دی تاسو پوه شئ په دې باندې چې دا اوس په دې ځای باندې دا باب ختم شو د دې ځای نه دریم باب شروع کیږي او دا اوږد باب دی د 215 نمبر آیات نه شروع کیږي یسالونک ماذا ينفقون او چلیږي به تر 242 نمبر آیات 222 نمبر آیات پورې ودا باب سکیږي دا بچلیږي په دې باب کې بسوي ما تاسو ته وی مسله خو ټوله هغه روانه چې jihad فی سبیل الله دی خو د جهاد فی سبیل الله نه مخکې مخکې تاسو یو اصلاحي پروګرام چلی نو په اولنی باب کې درته وی چې لس سيزونو باندې ځان سم کا ځان دې سم کو بیا درته وی چې خو وطن علاقه معاشره دې سم کا نو اصلور قوانین دا غیر درته بیان کړ اوس په دې باب کې درته وی کور باندې سم کې تدبیر المنزل کور به دې سم کې پس سره نو اتلس قوانین د کورنۍ درته بیانې څومره اتلس اوس کرته دا غي خلاصه ته ویم چې یو یو قانون خلاصه راته ویم نو بیا خو دیږي کنه خو دومره چې تر 242 پورې به ماته وخت دی او زه برته قانون خیمه چې دا د قانون شو او د دې دا مقصد صحیح شو اتلس قوانین دې د کورنۍ سره متعلق اولنې قانون د انفاق دی اولنې قانون دا ردی دا نه شروع کیږي دا د انفاق دی په دې کې او په دې کې بهر دا یاد ساتي په دې اتل لسوالو قوانینو کې په دې کې بهر یو کې دوه دوه جهات دي سوي دوه دوه جهات یو جهات به رد کوي چې دا غلط دی بل جهات له مسور کوي ترجیح ور کوي صحیح شو نو دا یا بکله درې جهات امراشي نو پاغه کې وتا ته یو جهاد خای چې په دې جهاد باندې روان شه بل به پکې سکار وي د جاهلیت پر اسمنو باندې بارد یو اسلام دا کار صحیح شو نو دا کار په دې په دې ټولو کې وي اوس اولنې قانون سره هغه د انفاق سره متعلق دی د خرچې سره په دې کې دوه جهات دي یو جهت دری جهت دی یو جهت ته اسراف ته چې داسې خرچي کې کنه چې بس فزول دویم نمبر تقدیر دی داسې بخیل کنه چې چې بالکل در باندې بل نه دا کیږي نو دا دو جانب دریم جانب دار چې په میان میانس کې چلیږي په اعتدال سره نو تا ته بدا یو جهت مراجح کوي ادا نور جهتونو باندې رد کوي صحیح شو دا ډومبه قانون دی چې اوس کور چلے ها خانه چلے نو خامخا خرچه بم کې کنه نو دا غیر لپاره ته قانون خي یسالونک پختنه کوي د تانا څوک دنه پښتنه کوي مسلمانان سائل خو یو د عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنہ سوال کړی لیکن چونکه ټول مسلمانانو ته فائدہ نه ده چې صغره چاره وړه د جمع راوړه چې دوی پښتنه کوي د تانا ما ذا ينفقون چې څه شي خرچه کوي دوی ماذا ينفقون دو خبرې دلته کې سوال دو قسمه دی دلته په سوال کې دو جزء دي خدا ما تاسو ته ویلو قران کریم کې یو قاعده می تاسو ته ویلو اکتفا ده څه شي ده اکتفا کله کله اکتفا او یو شی ذکر کې بل پریک دي هغه یو په جانب د سوال کې راشي بل په جانب د جواب کې راشي دلته کې اصل کې سوال کې دو جزء دي ماذا ينفقون وعلى من ينفقون څه خرچ کو په چای خرچ کو څه خرچ کو او په چای خرچ کو دا دوه سو دغه سوالونه دي اوس هغه یو پرې خو دا ولي ځکه هغه یو په جواب کې راځي کنه صحیح شو قل نو الله ورته وی ورته وایا ما انفقتم هغه چې تاسو خرج کوئ من خیر د سمال نه خیر په معنا د مال سره من خیر هغه مال حلال خیر هغه مال ته ویل کیږي چې هغه حلال وي هر شی چې خرج کوئ د مال حلال نه خرج کوئ اوس یې ورته دا ونه وي چې ما دا ينفقون څه شي خرچه کو نه بس چې څه وي هغه خرچه کوي خو په چا باندې خرچه کو نو هغه ته وي فلل والدین د پاره د مور او پلار دی په مور او پلار باندې خرچه کوا خدا صدقه صدا ما تاسو ته دا غیر زکات ته زکات زکات په مور او پلار باندې نکیږي دا بیا دا انفاق ته فلل والدین د پاره د مور او پلار دا دا دواړه را مخ کې کړل ښا او که تاسو خیال کړی نو التم د انفاق یو باب تیر شپ اول باب کې باول باب کې ليس البر نو الته کې سو وات المال على حبه ذوي القربى الته شروع چا نه وکړه د رشتہ داران نه وکړه والدین یاد نه کړل دلته والدین یاد کړل ولی وجدا دا چې الته آتا ویلی آتا دی دا کې استعمالی کی اتیانو او ایتا چې تر یو سیز مالکی او غبل مالک نه نو تی ولا څه ورکی پوه شو کنه هغه ته ایتا وای او مور او پلار چې دین هغه داسې نه دي مور او پلار ستاد مال مالکان دي پوه شو انت و مالک لابیکا تو او ستا مال ستا د پلار دی نو الته چې آتا وی نو مور پلار ذکر نکړل لو آت المال علی حبه نو ذوی القربان شروع کړه دلته مسر د انفاق دلته عنوان انفاق دی ما انفقتم نو فلل والدین والدین راوړل چې په دې باندې خرچه کوا ول اقربین بل پرشتہ دار باندې رشتہ دار را مخ کل ذکر دوی د مشکلات نه سره ډیر په اسانه خبرې کې نږدې دي کنه ول یتاما بل یتیمانان دي یتیم را مخ کې کو ځکه یتیم ته ضرورت ډیر دی کنه د نور خلکو نه ځکه نه د کار د ماشوم دی او پلار مړ دی نو دی غریب دی والمساکین بل مسکینانو ته ورکوي وابن السبیل ابن السبیل دا مسافر د لارې والا د لارې زوی نه په لار کې روان وي هغه هغه رست کړو ځکه چې هغه عارضی سړی دی هغه عارضی غریب دی ښا هغه داسې نه چې مستقل غریب دی خو هغه سره مسافرۍ د وجنه مال داسې کلی کې مال شته وابن السبيل وما تفعلوا من خير د دین اوس دی کې الته کې بیا سره نور یاد کړو وسائلینا سوال کوونکو ته وفر رقاب الته ډیر کړو دلته کم بیان کړو ولی ځکه الته ابواب البر الته ورته اول کې بر ویلو ليس البر ان تولوا ولكن البر من امن بالله نو په بر کې الته ابواب دغه ډیر کړو مصارف ډیر کړو او دلته بعد انفاق ته په دې کې کم ذکر کړو والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر هغه چې تاسو کوی من خیرین څه د خیر کار د خیر کار مار تاسو ته وی چې ثابت به شرع وی هغه ته د خیر کار وی چې څه نور کار کوی فان الله به علیم یقینا الله تعالی پاغي باندې پوهه نو جزا بدر کی بدله بدر کی الله تعالی دا یو قانون شو چې اسلام دغه مال به څنګه خرج کې په چا به خرج کې دا غي طریقې ته تو کولا چې مال حلال خرج کوا په اندازې خرج کوا په مور او پلار نه شروع کوا خو شوی د نږدې رشتہ دارانو نه شروع کوا صحیح شو دا وشو اوس دویم قانون ښا چې کور خو چلے هلکا کور خو چلے اوس به کور په کم انداز باندې چلے کم کارونه خدي کم بد دي کم بکوم او کم بنکوم تدبیر المنزل کی نو دې کې له توای چې او تبه د کور په کم ترتیب چلے د الله په قانون د الله په ترتیب به چلے مصالح او مفاسد سدي اغي علم به الله ته وسپاري چې بس تبه دې ته نه ګوري چې ما ته خو دې کې خیر نه ښکاري نه نه بعض شی به داسي وي چې کې به تا ته خیر نه ښکاري خو پای کې به خیر وي نو د مصالح او مفاسد علم به الله ته مفوس کې چې هغه الله ته معلوم دی ها او دای مثال ورکې کتب علیکم القتال سره دا داغي مثال د قران طرز داسې دی چې کله کله به تاسو یو قاعده کلیه د جزئی په شکل کې ذکر کی قاعده کلیه به تاسو په شکل ذکر کی دلته کې قاعده کلیه دا ده چې الحسن والقبح علمهما مفوض الى الله تعالی حسن او قبح په یو څه کې خواله او بدواله په دې څوک پويږي الله لکه مثال سره لکه جنگ قتال ته ته وګوره تا ته بد ښکاری لیکن الله وی سره وی نه دا ښکار دی پوښوی نو دا شرط ته په خو بد باندې په خپل نه پویګی دا یو مثال ورکو کتب علیکم القتال فرض کړه شوی په تاسو باندې جنگو کتب صیغه ماضی وی معلومی کی دا چې جنگ د دینه مخکې فرض وو ها مخکې فرض او هغه مخکې آیات تیر شوی دی کتب علیکم القتال فرض کړی شوی په تاسو باندې جنگ د کافر سره او هو کره لکم په داسې حال کې چې دا جنگ بد ګڼل کیږي تاسو ته طبعا تاسو دا جنگ بد ګڼئ خا مکروه لکم بد ګڼل شوی د تاسو ته کرها هغه ته ویل کیږي چې پای کې جهد وی مشقت وی اوس دا څنګه تاسو ته جنگ بد ګڼل شوی دا الله تعالی احکامات خو بد ګڼل کو فرنه دی پوښوي نو دا سمانه شو جواب دا غي دا دی بعضې وایي، کتب علیکم القتال، مشروع کړی شوی دی ستاسو لپاره، په تاسو باندې جنګ، وهو کره لکم، قبل مشروعیته، ابن عاشور په التحریر والتنویر کې دا معنی کوي، وهو کره لکم، وهو مکروه لکم قبل مشروعیته، چې مخکې په تاسو باندې فرض شوی نه و، نو تاسو بد ګڼو. خو ته فرض چې بیا مسلمان داسې شی دی چې بس بیا وایي د الله حکم دی بس منم یې اوس یې بد نه ګڼي دا مخکې بد ګڼلو یو معنا هغه دا کوي دویم معنا کوي دویم معنا بل چا کړی دا وایي کتب علیکم القتال وهو کره لکم دا جنگ بد ګڼل کېدو تاسو ته په هغه وخت کې چې یو په مقابل د لسو کې یو په مقابل د چا کې د لسو کې چې کله یو په مقابل د دوو کې شو بس بیا تاسو ته آسان شو نو دا معنا شو دریو معنا دار چې نه او هو کرهو لکم دا جنگ بد ګڼل شوی د تاسو ته په طبیعت کې طبعا سره یاره سخت ګڼینو طبعا حکران کار ده کنه اگر چې شرعا خو ته مون تسلیم یو خو لیکن طبعا خو د ځان قربانول او مال قربانول او دغه میدان ته ګورو ته وردانګل دا خو غپ نه دی نو دا طبعا بد دی بس دا آسان خبره ده امام رازی په دې طریقه باندې آسان حل کړی به فائدہ به وستاره پر پاغه کی او لکه هغه کی یو جنگ دی لکه هغه کی یو جنگ دی وعسى ان تحبوا او او یقینی دا چې تاسو به بد غړی خب غړی شي ان یو شی خو خوي به یو کار او هو شر لكم او هغه به بد وستاسو د پاره دا ډیری پیری بکیږي لکه ګناهونه شټول ګناهونه سړی خوخیږي خو لکه دوی د سړی د پاره بد تکلیف پی پکې دغه شانته پای کې د جنگ نه تیښته ده د جنگ نه تیښته خو سړی خګړي چې دا او تختې دم ځان می بچ کو لیکن دار چې په حقیقت کې پای کې نقصانی والله یعلم مثال دی ولید چې مثال دی ولید اوسرا چې قاعده تا والله یعلم الله تعالی پویږي په حسن د سیدونو په خوالي د سیدونو په بدوالي د سیدونو وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږئ چې دې سیس کې څه خواله دی او دې کې څه بدواله دی نو مطلب دا دی چې ته کور چلې نظام چلې کنه نو پدې کې به خاو بد په خپل عقل نه معلومه دا به الله تعالی تسپاري دا پکې یو قانون تاسو دکو دریم قانون ګورا یسالونک عن الشهر الحرام قتال فی دام یو مثال دی دام تا ته کورنۍ قانون اصل کې بیان نه خو قانون په دې شکل دی چې الاجتناب من اشد البلیتین والعمل باهون البلیتین دو مشکلاتو کې راګیر شوې نو په دوو مشکلاتو کې د کور چلو ما ماته یاسې مشکل راغې دو مشکلات دي دو مصیبتونه دي نو په کم مصیبت باندې عمل وکما سچلو کما زه کم لارې ته تختم نو ته وای هغه سپک مصیبت پکې راخله هغه کمزور مصیبت پکې راخله او هغه سخت مصیبت نه سکه هغه نه ځان بچکا په دې طرز باندې به ته نظام چلې په دې طرز به ته کور هم چلې په دې طرز باندې به ته ملک هم چلې یسالونک سوال کوي دي جتانا دا سوال حضرت معاذ او عمر رضی الله تعالی عمر رضی الله عنه معاذ رضی الله عنه کړه دي خو لیکن یسالونک صيغه جمع راول ځکه نه پټول مسلمانانو ته دا غي یو مثال چې لکه په دوه مصیبتونو کې په آسان باندې تعامل کوي په کمزوري باندې د هغې مثال درته پیش کوي په اشهر حرم کې د جنګ چې په اشهر حرم کې جنګ حرام دی ناروا دی خو لیکن دا خبره ده چې د هغه مقابله چې کوم دنو هغه ته وګوره په مقابله کې څه دي نو که په مقابله کې کار خطرناک ول دینم نو بیا خیر د جنگ وکا پوښ لکه مثال دا دی او واقع دا سه پیښه شو چې عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غستریه لګلی و هغه سریه چې کوم دی نو په کافران د طائف نه را روان دوی ورته مخ کې شو چې مخ کې شو جنگ وسره وشو چې جنگ وشو پاغه کې یو سړی قتل شو چې قتل شو یا بعض کافر قتل شو نو چې هغه قتل شو نو دلته کې په دې کې اختلاف وو چې دانن د جماد الاولى اخیری ورځ ده د جماد الثانی اخیری ورځ ده او که د رجب اول ورځ ده لکه دا اوس نن سبب موږ ته یو قسم ته یا نن بچا شک وی چې نن د رمضان اول ورځ ده او که دغه شعبان اخیر ورځ ده نو د کسان ته پاغي کې شک شو چې دا د جمادی ثانی اخیری ورځ وا او که د رجب اول ورځ کافران خو پروپاګاندا لار ګوري پروپاګاندا وکړي او دا د رجب اول ورځ وا او دوی چې کوم دنه په اشهر حرم کې څو کوم سره جنگ وکړو په اشهر حرم کې زمون سړی قتل کړ رجب خو شهر الحرام نه ده نو الله تعالی حکم آیات نازل کو چې او دا جنګ دفاعي دی، دفاعي جنګ چې کوم دی نو هغه کیږي، د دې کې به وکتل شي چې دا جنګ کول دا ډیر غټ دغه دی ګناه دی او که د دې مقابل کې نور ګناهونه غټ غټ دي، که هغه غټ غټ نو په احوال البلیتین باندې عمل وشو هیڅ نقصان نشته دی. یسألونک پوښتنه کوي د تانه عن الشهر الحرام په باره د میاشتو د حرمت کې ما تاسو ته اشعار دې کې جنس ته میاشت به وای میاشت پنه وای یو میاشت نه ده ډېرې میاشتې قتال فيه د جنگ کولو پاغي کې دې ته بدل استعمال وای دا قتال چې کوم دی نو دا بدل دی د الشهر الحرام نه د شهر حرام باره کې پښتنه نه کیږي پاغي کې د جنگ په باره کې پښتنه کیږي خو القتال ونوی هغه خاص جنگ خاص نه مراد هر وخت چې پکې جنگ وشي دا جنگ کول پکې څنګه دی نو قل ورته وایا قتال فيه جنگ کول په دې میاشتو کې کبیر هغه ډیر لوی ګناه دی لوی ګناه دی کبیر لوی ګناه دی په دې میاشتو کې جنگ کول دا کبیره ګناه ده خو دا خبره ده چې واورا وصد عن سبیل الله البته په دی وخت کې چې جنگ شوه دی نو دا جایز دی ولی جایز دی مقابل کې شپږ علتونه بیانې هغه د هغه لوی مصیبت تر دی جنگ نه هغه لوی خطرناک شر دی جنگ نه هغه سدي وصد عن سبیل الله او بندول د خلکو د لارې د الله تعالی نه د دین نه د اسلام نه چې خلک باندې د جهاد نه خلک باندې د قران نه خلک باندې وکفر به بل کفر کول به په الله باندې دا ضمیر الله تراجی دی یا به په دې دین د الله باندې په دې باندې کفر کول درې مګورا والمسجد الحرام دا ول مسجد الحرام پاغه سبیل الله باندې عطف کا وصد عن سبیل الله بندول خلق د لارې د الله نه وصد عن المسجد الحرام او بندول خلق د مسجد حرام نه صحیح شو دریشو و اخراج اهله او اباسل د اهل د اوسیدونکو نه دی مسجد حرام منه د دی مسجد حرام نه دا سلور شو خاصو شو سلور شو دا کار کول چې خلق د الله د لارې نه بندول ها په الله باندې کفر کول دریم که په مسجد حرام نه خلق بندول د مسجد حرام نه خلق وباسل ها مسلمانان خلق داغې نه وباسل دا سدي اکبر عند الله دا ډیر لوی د الله پنيز دا ډیر لوی ګناه دی نو قتال خو کبیر دی قتال خو لوی دی خو دغه څه دی دا څلور کارونه اکبر او دا ډیر لوی دی بیا دا ډیر لوی ګناه دی دا ډیر لوی ګناه دی او دی کافر دا کار کړی دی چې مسلمانان د مسجد حرام نه وباسلی دي مسلمانان یې څه کړی دي د الله د دین نه منع کړی دي مسلمان په الله کفر کړی دی او مسلمانان د مسجد حرام نه بند کړی دي دا کارونه کړی دي نو ول فتنه بل ګورای راشه ول فتنه او شرک یو معنی دا شو پرون مې ته ویلو فتنه په قران کې په شلو معنی استعمال دی یو یو معنی به کوو ول فتنه تو شرک یو یا ول فتنه تو اړول د مسلمانانو د اسلام نه دا غبل معنی وکنه صرف په معنی سره راځي یا والفتنه تکلیف ورکول مسلمانانو ته اکبر من القتل دا ډیر لوی دي د قتل نه دا د قتل نه بیا ډیر لوی کار دی پنځم علت شو چې دوی خو شرک کوي شرک د قتل نه لوی دی دوی خو مسلمانان مرتد کوي مسلمانان د قتل نه ډیر دغه دی د قتلولو نه ډیر لوی ګناه دی مسلمانان مرتد کول ولا یزالون وګورش پغم علت شپږمه وجه دا ده ولا یزالون همیشه دي دا کافران یقاتلونکم چې جنگ کوي د تاسو سره حتی تر دې پورې يردوکم چې واړی تاسو عن دینکم د دین تاسو نه ان استطاعو کچر تر دې طاقت شو ان استطاعو کې ورته دې تاسو اشاره وکړه چې په صحابه وسرس نه کوي وسرس نه کوي وسرس نه مرتد کوي هم مرتد کولې نشي ها اوس دا شپږ علتونه بیان کړي اوس تاسو وګورئ دلته کې تاسو یو قانون خو چې خکله داسې مفاسد راشي د دوو مفسدو ترمنځ تر اگیر شي د دوو ګناونو د دوو نقصانونو ترمنځ خامخا یو کول غواړي نو تو وګوره چې لوی کم یو دی پوه شوي نو دا شپږ سیزونه چې تو وګوره دا ډیر لوی دي بلې خوا تر دې شپږو په مقابله کې په اشهر حرم کې جنگ کول دي اغم لوی دي اغم ګناه دي خو لیکن دا ډیر لوی ګناه دی لہذا کړه دی په مقابل کې هغه کارو شنو خیر دی مطلب دا چې دفاعي جنگ تکې کنا کافران راضی استاد مکه نسی جمعات ته ورانه مدرسه دی ورانه تا د دین نه اړی په دغه ټیمونو کې کته دفاعي جنگ په اشور حرم کې وکړم خیر دی قاعده ته دا راوته چې دوو مقصدو ترمنځ کله راګیر شوي نو په احوان البلیتین باندې څه کوه عمل کوه په هغه سپک مصیبت باندې څه کوه عمل کوه دا شو و من یرتدد منکم عن دینه اوس خلق مرتد کوي نو د ارتداد سزا ورته وي و من یرتدد هغه څوک چې مرتد شي منکم تاسو نه عن دینه د دین خپلنا فیموت نو دې مړ شو وهو کافر فدا سے حال کی چدے کافر فولا کدا کسان چی حبتت اعمالهم برباد دی عمل نر دوی فی دنیا پ دنیا کی والآخرت پ آخرت کی که بل فرض سوک مرتد شکنا او بیا په ارتداد مړ شو نو اعمال برباد دي حبت خا حبت څه ته ویل کیږي یو قسم غیا ده چې عقل او خو خوري او خو ایش کنه تاسو ته وای نو هغه چې وخوري نو دا هغه ګډه او پړسیږي او مرشي دا غینا هغه ته حبط وای حبط الاعمال دي ته وجه د اعمال فائدہ ختم شي اسه چې ګډه ډکه کړی دا د دې اعمال اثر چې کوم دنه ختم شنو څوک چې مرتد شو د اعمال صالحه دا برباد شو اعمال صالحه سو هغه برباد شو اوس اعمال په دنیا کې برباد شو په آخرت کې برباد شو آخرت کې خدا مطلب شو چې ثواب ورته نه ملاويږي ها خو لیکن دا خبره چې په دنیا کې څنګه برباد شو په دنیا کې د بربادېدو مطلب دا دی چې د دو صالح اعمال چې کوم مخکې کړی دي کنه نو د اغي اعمال برباد شو نکاح ماته شو خبر ورته کنه د د خبر نه بیان دی اوس مرتد شو مخ کې jihad کړی دی نو ته دا نو یاره دا ډیر خ مجاهد دا ډیر خسړې نه بس اوس خدای لاړ اوس خو چپه شو اوس هغه اعمال څه فائدہ نشته لري پاغي صفاتونه م بیان وا دا غي باندې د سنا مکوا دا دنیا بربادی دا مطلب دی ښا اوس دلته کې یو مسله ده هغه دا یو د امام شافعي صاحب مذهب دی یو د موږ د احناف مذهب دی امام شافعي صاحب رحمت الله علیه وای چې شرط دا دی چې یو سړی کافر شي او بیا په دې کفر مړوم شي ال اعمال بربادیږي اعمال صالحه صحیح شو کنه مونږ وایو چې نه چې یو سړی فقط کافر شو که مړ په دې کفر باندې نه هم شو د ده اعمال صالحه برباد شو یعنی که بیا مسلمان شو نو هغه اعمال صالحه د ده زاړه څه شو هغه د ده ختم شو دا د امام ابو حنیفه صاحب مسلک دی امام ابو حنیفه رحمه الله هغه استدلال کوي په سورت مائده آیت نمبر 5 باندې شپږم سپاره کې مائده آیت نمبر 5 وګورئ پنځم آیت اے ویني تاسو کنا څوک چې کافر شو نو فقد حبط عمله د د عمل برباد شو د د عمل څه شو برباد شو تاسو یو کس دی دغه سره کې نه یو کس یو سره کې یو کس بل سره کې تاسو واسانه تاسو ګران دي مشکل دی نو فقد حبط عمله نو د د عمل څه شو هغه برباد شو اے فقط په کفر باندې امام سے وای ګور عمل برباد شو کنه مرګ په کفر نه راغلی و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله عمل لاړو برباد شو دغه رنګ سورته انعام هغه په و مسی پارا کې ده صحیح شو و مسی پارا کې دا غي آیت نمبر 88 تاسو ګورئ اته اتیا ها اته اتیا وګورئ تاسو او 88 پیدا مکړو دل ترازی ولو اشرکو اے 88 کنا دا دې خدای مینس کې وګورم ولو اشرکو کبل فرض دوی شرک کو لحبط عنهم نو خامخا برباد بشي د دوی نه ما هغه عملونه کانو يعملون چې دوی دا غي کوونکی اے فقط شرک کول دی مرګ وسره شته دی دلته کې نشته دی فقط چې شرک وکړو عمل برباد شو دغه رنگي په سورت زمر کې راځي درويشتمه سپاره کې ها سورت زمر سره درويشتمه سپاره کې وګورئ هغه کې د آیت نمبر 65 ها او پنځه پنځه شپته ولقد اوحي اليك او یقینا وحی کړی شوی دی تا ته ویل لذنا کسان ته من قبل کا مکستانا پیغمبران چې نور سی ورته ویلی وی لا ان اشرکتا کبل فرستا شرک کو لا يحبطن عملك نشی برباد بشی عمل ستا ولا تکونن من الخاسرین شی بتر تاوانیانو نا دا خوندې چې شرک یو کو بیا په دې شرک مړ شوی دا وسره نشته دی تاسو خیال وکړئ په دې آیاتونو کې فقط فقد حبط عمله عمل بربادیږي فقط په کفر باندې دی آیات کې سره فیمت و سره شته دی امام شافعی ته د دې آیات نه استدلال کوي هغه وایي چې ګور الله کو سره مرګ شته دی کنه نو کفر هم دی مرګ هم دی ځکه چې مطلق حمل کیږي په مقید باندې کم ځای کې چې مطلق راغلی دی چې بس فقط کفر یو کړو دغه شو نو او بکته چې بل ځای کې مقید راغلی کنا نو چې مقید راغلی دا ځای مقید دی نو لہذا دا بو سره مراد دی صحیح شو دا امام شافعی سے مذهب دی مو وای نه دا څل چې کله چې یو شی موقوف شي په دوو شرطونو باندې په څو شرطونو په دوو شرطونو باندې چې کدا کار دی وکړو نو عمل بری بربادیږي او کدا کار دی وکړو نو عمل بری بربادیږي پاغي کې چې یو موجود شي نو بس شي شي عمل برباد پاغي باندې عانت جمع مرتب کیږي نو په دې ځای کې دوه شرطونه را دواړه شرطونه راوړي دي یو څه چې دی کفر دی بل موت علی الكفر دی او په نور ځایونو کې یو شرط راوړي دی نو په دې دوو کې یو موجود شو نو عمل ته برباد شو نو که یو سړی فقط کافر شو می عمل برباد او که یو سړی کفر هم کړو په دې کفر مړم شو نو بیا عمل برباد دا دواړه مراد دي ښا فیمت وهو کافر والذین کسان هاجروا چې هجرت کوي وجاهدوا جهاد کوي په سبیل الله لاعلاء کلمت الله د پاره د پورته کولو د دین د الله تعالی اولئک دا کسان چې یرجون رحمت الله د امید ساتي د رحمت امید ساتي د الله رحمت د الله تعالی والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی نو په دې کې د توي په هجرت باندې خپل عمل بچ کړه یاره هجرت وکړه هجرت څه ته ویل کیږي الفرار بالدین پوه شئ په دين سره تښتيدل د دين د بچ کيدو د پاره تښتيدل من الوطن د وطن نه دغه ته ويل کيږي هجرت ورته ويل کيږي يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير بل قانون وګوره بل قانون دا فهم شو سلورم قانون شو سلورم قانون کې ته څخه چې کورنۍ کو چلیش نه خو یو کار بکې دې تبا اوس بل قانون ګوري هغه دا دی چې یو سیل ته پاغه کې فائدې مشته او پکې ګډ نقصانات هم شته صحیح شو کنه نو ته بس چل کې په کم طرف باندې لاړ شو نو وای دې ته هغه مخه خدا سه چې یو سیس کې دواړو طرف ته نقصان دی دی خو هم نقصان دی خو خو دی خو ډیر دی دی خو کم دی نو پاکه عمل وکړه اوس یو شی داسې چې نه پاګه کې فائدې مشته او تاوانونه مشته موږ څه چلو کم جهات واخلو نو وای دې ته وګوره چې فائدې ډېرې دي که تاوانونه ډېر دي که کم چیز داسې و چې فائدې په تاوان زیاته و په شریعت کې شریع حکم داغې نه ساقط و نو خو هغه فائدې والا فائدې را واخله هغه فائدې چې ډېرې دي بس هغه واخله او که چرته نقصانات مفاسد زیاتو نو بیا یې څه بیا یې پرېږده لکه دې ځکه تاته مثال درکې په خمر او په میسر سره شراب دی او جواری دا دوه دواړه کار پکښتا تاوانم پکښتا او ګټم پکښتا ګټه پکې روپۍ پکې واخلې پوه شو کنه لیکن دا خبره نه چې تاوان ته وګوره تاوان یې څه دی د شراب او تاوان دی عقل دی بربادي پوه شو کنه بدن دی بربادي جواری دې چې کوم دنو هغه څه کوي هغه جګړه نه ته جوړي لانجره ته جوړي نو لہذا ته وګور تاوان زیات دی چې تاوان زیات دی نو د دې وجه نه څه کوا هغه پریک ده او دغه تاوان چې په کډیر شو مفاصل زیات شنو بس پرېږي بیا څنګه بیا پرېږي نو د کورنۍ په چلولو کې د نظام په چلولو کې چې کوم احکاماتو کې شریعت نه دی وارد شوی نس پکې نه راغلی پاره کې تاسو سره دوه لاري دوه خبرې دي هغه په سبانه تلي په مصالح او مفاسدو مصالح زیات دي که مفاسد زیات دي بس دې ته وګوري یسالونک پختنه کوي دوی د تانا عن الخمر په بار د شرابو کې ول میسری په بار د جواری کې میسر د قمار ټول طریقې پاغي کې راځي میسر ورته ځکه وای چې دا په اسانۍ سره په مال ګټل کیږي کنه ګور ور پته ګرځوا او روپۍ اخلا پوه شو دا په ظاهر باندې په اسانۍ دی او خمر ته خمر ځکه وای ما خمر العقل چې په عقل باندې سره ولي پرده راولي ها پرده راولي بیا مطلب دا دی چې خمر هغه په اصطلاح کې هغه العنب او ماء العنب النيئ خو شي هغه وبدي دغه د انګورو او هغه څه دي کله ما غلا واشتد وقذف بالزبد چې کراغلي دي کنه چې هغه ټینګي شي او سخت شي او جوش وکي او زک چې کوم دغه غوردي نو بس دغه ته سوي د کی ګرای ته خمر وای شراب ورته وای بیا په حکم کې کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام خو شي چې کم شي نشه کوي انو هغه سره دی هغه په دې حکم کې بیا داخل نه یسالونک عن الخمر والمیسر قل ورته وای فیهما په دې دواړو کې اسم کبیر ګناه دی لوی لوی ګناه دی پکې ومنافع للناس او په دې کې نورې ګټې دي لپاره د خلکو فائدې پکې شته هو اسمهما گناه د دې دواړو یا نقصان د دې دواړو اکبر وغډیر لوی د من نفعهما د ګټې د دې دواړو نه بس د نفع نه دغه تاوان سره هغه زیات دی ښا دا آیات نازل شوی په بار د شراب او د جواری کې هغه وخت کې دا حرام نه او په دې آیات باندې نه دي حرام شوی راجح قول دا دی حرام شوی بیا د سورته مائده په آیات باندې دی انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ځان ته بچ کی هغه ال تراغله دی دی وخت کې لا حرام نو خو په دی وخت کې تا ته وی چې تا خو غره غو ته وګوره ګټه زیاته لکه تاوان زیات دی تاوان زیات ته لہذا پریګ دی و اسمهما اکبر من نفعهما دا یو دغه شو بل سوال و یسالونک ماذا ينفقون او دوی پښتنه کوي د تانا ماذا ينفقون کې څه شي خرج کی مخکې ویلو ماذا ينفقون دا بل سوال شو خدا سوال اوس د صفه بارک دی چې څه شي خرج کو هغه سباره کو چې پچا باندې خرج کو ماذا ينفقون وعلى من ينفقون او دلته کې خالص دا چې خرج څه شي کو کم مقدار خرج کو مقدار ته مراد دی ماذا ينفقون کم مقدار مونږ خرج کو قل ورته وای العفو اغه زیاتی د ضرورت نه عفو څه ته ویل کیږي زیاتی شیخه لکه دغه کې براشي حتا عفو وقالو الله ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتا عفو وقالو مونږ بیا د دوی باندې تکلیف په بدل کې ښه حالت راوستو حتی عفو حتی چې دوی زیات شو نو وقالو بیا وی قد مس اباءنا الضراء والسراء دا مړه په پلارانو باندې راغلي دا مشکلات مشکلات کله کله راځي خو شي نو ال تعفو معنی د زیادت سره نو قل ورته وایا العفو اغه زیاتی او حدیث کې مرادي واعف اللحا ګری راوګدي کوي زیاتی خو شي العفو اغه زیاتی مال د ضرورت نه کذالک یبین الله دارنګ واضح بیان الله تعالی لکم تاسو ته الایات الایات الاحکام شروع پکې ها آیات په مختلفو معنی سره راځي دي لکه احکام په معنی سره لعلکم دې لپاره تتفکرون چې تاسو فکر وکړئ په آیاتونو د الله تعالی کې لعلکم تتفکرون فی منافع ها فی منافع الامور و مضاراتها په منافع د امور کې او داغه په نقصاناتو کې تاسو سوچونه وکړئ فکرونه پکې وکړئ چې تاسو ته پته ولګي چې کم وکړو کم نه کوخه فی الدنیا والآخرة دا فی الدنیا والآخرة چې کنه دا بعد وی دی لعلکم تتفکرون سره دا غره متعلق دی لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة دې پار تاسو فکر وکړئ په دنیا او په آخرت کې چې دنیا مې خلق آخرت دا نو تاسو به دنیا له ترجیح ورکړي په آخرت باندې لکه چې د ګټې ځای له آخرت له ترجیح ورکړي په دنیا باندې ځکه چې آخرت د ګټې ځای دی دنیا کې هم ګټه شته خو تاوانونه ډیر دي دا معنا شو یا لعلکم تتفکرون دا په خپل ځای پرېږده فی الدنیا والآخرة فتفکروا فی الدنیا والآخرة نو فکر وکړئ په دنیا او په آخرت کې نو دې کې چې کم ګټور وي کم فائدہ من وي هغه مخ کې کوي دا معنی شو یا دا دی بعضی وای چې دا د الایات سره لګي کذالک یبین الله دا رنګ با واضح بیان ای الله تعالی لکم تاسو ته الایات آیاتنا فی الدنیا په بار د دنیا کې ول اخرت په بار د اخرت کې درې واړه څنګه لګي ويسالونك عن اليتامى دا بل قانون دی پنځم قانون پنځم قانون دا دی دې ته کوم دی نو اوس ته کورنۍ چلے کورنۍ او خپل کور خاندان چلے خو لیکن پاغي کې تا سره یتیمانان دي نو د یتیمانانو په باب باندې بس کې دا غي مال دي نو په دې کې دوه جهات دي دوه جهات دا دي چې یو دا دي چې یتیم مال لبيخي بوته نه ورغلي چې کس کیږي که تبا کیږي تبا دي شي دې څه کومه خدای پیدا نه ګناګارون او دویم جانب دا دی چې د یتیم مال راخلی او بس خپل ناشته ورته نو دا د دویم جهاد ته دا دواړه جهتونه صحیح نه دي دریم جهت پکې دا دی چې د دې یتیم مال لا واخلې هغه محفوظ کې خره ما پوه شو کنه محفوظ کې نو دا ښه جهت دی نو دې جهت له ترجیح ور کوي عورت کې په جاهلی رسم باندې چې هغه یتیمانان دا هیڅ نه سکل محروم کړل ويسالونک عن الیتاما وختنه کوي د تانه په بار د یتیمانانو کې عن الیتاما عن اموال الیتاما په بار د مال د یتیمانانو کې چې څو سره وکي نو قل ورته وای اصلاح لهم اصلاح لهم خیر اصلاح داغي حفاظت داغي داغوی د پاره خیر دا بهتره دی چې هغه خکار پکې دار چې داغي د مال سوکا اصلاح وکا ولهم لاموالهم ونوي چې داغوی د مالونو بلکې دا وی چې لهم یعنی داغه اصلاح وکا تربیت خوکا عقیده خیال او ساته د عمل خیال او ساته د مال خیال او ساته هر جانب د یتیم خیال او ساته بس دا خکار دی خجی و ان تخالفوهم فاخوانکم اوس دې دا کې یو خبره ده خبره دار چې یتیم مال دی په کور کې را سره یتیم دی زه ځان ته د خپل اړو نه ډوډۍ پخوم او دغه ته کوم دی یتیم تمړی چې کوم دی هغه دغه د اړو نه پخوم دا دوا کار کول دا ګران کار دی کنه مشکل کار چې هغه ځان ته هغه کیو ځان ته هغه کی دا مشکل کار دی دارنګ نور کارونو کی نو که خلط او ملت کو ګډوډي راول دا د اوړو زموږ د اوړو سره ګډ شي نو څنګه کار به الله وای و ان تخالطوهم که چرته تاسو ګډوډوي د دوی د ځان سره فاخوانکم نو دا تاسو ورونه دي ورونه دي نو کله به وراره یاره ها کله به چې کوم دنه بل څه شي د خړای بدی نو دا بهر یو استاد ضروري فاخوانکم فی الدین دا دی رور دی په دین کې په دین کې په مسلمانان ټول رونه رونه دي بیا په اخوانکم په تجارت و غیره کې دا تاسو رونه دي په نفقه کې تاسو رونه دي یا په اخوانکم یو معنی دا ده الکه دا دی ورور دی مطلب دا دی نن خو ته مال خوري خدا دی ورور دی حساب بر سره کوي خلک پښتو کې وای وروري خوري بکاو خو حساب ترمن دا نو دا دی ورور دی حساب بر سره بیا کیږي نو کوی شي په دنیا کې او په آخرت کې په اخوانکم والله يعلم المفسد الله تعالی پی جنی هغه مفسد سره من المصلح د مصلحنا الله ته جدا دي خه مفسدم پیجنې مصلحم پیجنې مفسد نه سمراد د ما تاسو د فساد معنی کړی بیا دي ته کنه هغه ځای کې اوس ګوره د فساد په اسبابو کې والله يعلم المفسد مفسد دی دا کې هغه سړی دی چې په چلولو سره د یتیم مال خوري یتیم ته وای او بس ورارو دا ستر به کو چې من اورت استام دې من زمونږم دې سبه جدا جدا پخو کو ګډ به کو نو تاګه پکور کې لس تنه قبیله او یتیم یو تن دې هغه نه پدی چل باندې غشي وکړي نو دا مفسد دی خپ حلی سره دې یتیم مال خوري او مصلح هغه سره دی چې هغه ولګي چې ښا اوس دا یتیم یو تن دې مونږ شپک تنه نو زما به شپګو سیر اورشي او د یتیم دې یو سیر شي نو په دې طرز باندې به خورو نو دا دا طرز به دا مصلح سړی دی چې هغه د یتیم د مال خیال ساتي والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله کچرته اراده وي د الله تعالی لاعنتکم نو خامخا په مشقت کې به اچولی وي تاسو مشقت بسنګو مشقت بداسو چې دا ته وی چې بیخي به نه غړي خبر اورسې دي دا وسوره ګران خبره وا چې بالکل به غړي نه ځان ځان تبکار کې او د دم مال ته بالکل ورنږدې کیږي نه او بیا به حفاظت هم کې خوري وت نه یو دانم نه سور ګران کار به خو لیکن الله ثانی دا اوسته نه مشکل کې نه چوم یو ماندار دی یو ماندار ولو شاء الله لاهلککم که چرته الله غوښته نو الله به تاسو الله به تاسو فل حال هلاک کړی وي خو فل حال مون هلاکي بیا مهلت درکې د توبې دغه درکې ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زور ور دی زور ور دی الله تعالی چې کومه فیصله کوي هغه نافذی حکیم حکیم دی حکمتونه دادی چې تا ته حکمت خول چې ګوره په دې طرز باندې دی یتیم څه کوا کفالت کوا دغه شانتی مال خورا بل قانون دار چې خاص پغم قانون اوس یاره کورنۍ خو زه ساتم خو خامخا چې کورنۍ وینې سړی وینې خزم وی کنه نو سړی نکام کوي دغه رنګي لور وی خور وی هغه ودول وی نو چاته واده کو نو دلته کې خو مشرکان او کافرانو مشترک څه چلو کو الله تعالی دغه بارک قانون خي ولا تنكحوا المشركات او نکاح مکوي د مشرکان او خود سره حتا يؤمننا تر دې پورې چې دوی ایمان راوړي ایمان راوړي د نکاح نه مراد څه دی د نکاح نه مراد شرعي عقد ته مراد دی نکاح په لغت کې اتصال ته وایي سلیدل ته وایي ښه پوه او بیا چې کوم دنه په وتی کې د دې اطلاق په لغتن راځي خو په اصطلاح شریعت کې چې کوم دنه دا عقد ته ویل کېږي نکاح ته ویل کېږي چې موږ تاسو مت نکاح وایو ولا تنکح المشرکات او واده مکوي د مشرکانو خزو سره حتا یؤمننا تر دې پورې چې دوی ایمان راوړي و مشرکان نه څوک مراد دي بعد وی د مشرکان نه مراد غیر کتابیات دي ها غیر کتابیات دي مونږ وای نه غیر کتابیات نه دي مراد کتابیات هم چې کم مشرکان دي په دې کې داخل دي په دې کې داخل دي کتابیات يهودو خزه د نصاراو خزه د مشرکانو کې داخل دي صحیح شو ولی د سوره مائده آیات په دلالت کوي پوه شئ دلته کې بلکې دا آیات په خپل دلالت کوي ولا تنكح المشرکین رستو پس راضی کنا مشرک ته بخور لور نه ورکه وستي کتابی ته ورکول شي يهودي ته لور کول ورکول شي نصرانی ته ورکول شي نشي ورکول کنا ناجایز دي حرام دي کوم مسلمان قضا نصرانی يهودي ته ورودول دا حرام دي ولی په دین اثر ولا تنكح المشرکین چې مشرک ته مور کوي نو کتابیات په دې کې داخلي دي خو کتابیات سره خو نکاح جایز ده دا څنګه چل کیږي نو وایغه چې جایز داغه آیات د سورته مائده چې ده کنه دریم آیات داغي په تخصیص سراغال ته څه کړي داغي خاص کړي دي د سورته مائده آیات راغلي دي دا آیات خاص کړي دي چې مشرکان سره نکاح مکوي تاسو وګورئ چې دا وی وی نه خیر دي چې د مشرکان سره نکاح مکوي خو نه ما خو دریم وی دریم نه دی دا پنځم آیات ښا تاسو وکړو اليوم احل لكم الطيبات نن ورځ حلال کړل شي تاسو د پاره پاک سيزونه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او خوراک د هغه چا چې هغه ته کتاب ورکړل شوی حلال د تاسو لپاره وطعامكم خوراک تاسو حل لهم حلال دی غوی لره والمحصنات من المؤمنات او هغه پاک دامن خدای د مؤمنانو خزونه والمحصنات او پاک دامن خدای من الذين دا کسان نه اوتل کتابه چې کتاب ورته ورکړ چې من قبلکم مخکې تاسو نه هغه تاسو لپاره حلال دي اذا اتيتموهن اجورهن چې کله تاسو هغه ته مہر ورکوي تاسو پوه شئ نو دی آیات کې خو مشرکان سره مطلقاً نکاح باندې خود مشرکان خود تخصیص کوم دی د کتابیات خود تخصیص هغه د سورته مائده په دغه پنځم آیات سره شوی دی ها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امتن او خامخا هغه وینځه مؤمنه چې هغه مؤمنه وي خیر هغه بهتر ده من مشرکه من حره مشرکه دا هغه آزاد مشرکنا ولو اعجبتکم اگر که خوان درکې تاسو ته دغه مشرکه خدا بمالها وجمالها فمال د دې سره په جمال د دې سره خستم ده معلوم وسره ډیر دی خو لیکن الله وای چې نه دغه وینځه ته خلقه دغه وینځه ته بهتره د مؤمنه چې دا ولا تنکح المشرکین او نکاح په نکاح کې مور کوي مشرکان او خدتا خوین دینونه حتا یؤمنو حتا تر دې پورې چې ایمان راوړي ولا عبد او خامخا غلام مؤمن چې هغه ایماندار وي خیر هغه بهتره دی من مشرک من حر مشرک دا آزاد مشرک نه ولو اعجبکم اګر که په تعجب کې اچي اګر که خوان در کوي تاسو ته سچې هغه هغه دغه مشرکو بمالها و جمالها په مال خپل سره په جمال خپل سره هغه سره مال ډیر دی جمال سره ډیر دی هغه ماخله ولی ماخله اولایک دا کسان چې دي يدعون الى النار دوی دعوت ور کوي الى النار اورتا اور طرف ته دعوت ورکي مطلب اسباب د اور ته په ګناورو کې باندې مبتلا کی په کفر کې باندې مبتلا کی کافر بدن جوړ کی والله يدعو الى الجنه الله تعالی ترغیب ورکی جنت ته دعوت په معنی ترغیب سره مې تویلو والمغفرت او مغفرت طرف ته باذنه بكلامه فكلام خپل سره اذن دي دا کې بیا کلام مراد دی ويبين آیاته للناس او بیانې احکام خلق احکام خپل خلق ته لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي پوجي په دې قانون باندې نو دا بل قانون شو چې خا کورنۍ خو چلے نکاح بکې نو نکاح کې بدا خیال ساتي چې ګوره ته د کافر سره نکاح نه کې کافر پلیت ته کافر پلیت ده نو د پلیتانو سره نکاح مکوا صحیح شو دایره ته وی او د توي ويسالونک عن المحيض دا بل سوال دی بل قانون دی وم قانون دا قانون دی اوس چې ته کورنۍ چلې نو په کورنۍ کې خو خامخا واده ته کې په واده کې بیا جماوي کوروالی وي نو دا مخکې د تووی چې د پلیتانو نه ځان ساته اوس د توي او د پلیت حالت نم ځان ساته د پلیت ځای نم ځان ساته خبر اورته دی کنه دغه نه ځان ساته د پلیت وخت نه ځان ساته چې پاغه کې چرته د کورواله سره د خځ سره کورواله ونه کې ښا ادارته وای ويسالونک پختنه کوي دوستانا عن المحیز په باره د حیث کې محیز وی مصدر د میمی دی په باره د حیث کې یعنی عن الاستمتاع فی الحیض خو شوی د پباره د څکی د غټه اغستلو کې د زنانه نه فی الحیض په حیض کې په بیماری کې یا عن المحیض وای دا مصدر سره دا مصدر نه دا دغه ظرف زمان دی عن المحیض دا ضرر دی دا تکلیف ته دا مرض دی خبر ورسې کنه اذن نکره راوړه دا تکلیف دی تا ته هم کورواله ته هم ماشوم ته هم درې واړه په بیماری کې خفه ماشوم باندې بیا جزام مرض راځي فاتزل النساء نزان بچ کې د خذنا فی المحیز په زمانه د حیز کې یا په وخت د حیز کې یا په ځای د حیز کې ولا تقربوهن او منځ دې کې گئی تاسو دې کورواله او ته حتا تر دې پوریت هرنا چې دوی پاک شي تر پاکیدو پورې ته انتظار وکا فاذا تطهرنا نو کله چې دوی خي پاکي شي فاتوهن نو بیا راځي تاسو دې خود ته من حيث د اغزاینا امرکم الله چې حکم کړی دی الله تعالی تاسو ته بالاتيان فيها پراتلو سره پاره کې الله تعالی مونږ ته په کم ځای باندې حکم کړی دی کې کو نشته مخکې کو نه تیر شوی نو دی دا کې امرکم الله څنګه راغې نو علما جواب کوي فاتوهن راځي تاسو دې کوروالو ته من حيث د اغزاینا امرکم الله بالاعتزال عنها في الحيض چې د کم ځای نه په حیث کې منع کړی وي اغه ځای ته راځه پوه شئ نو کم ځای نه منع کړی هغه ته پته ده نو اغه ځای ته اوس راځه وغه کوا خجی و ان الله يحب التوابين یقینا الله تعالی خوخی توبه کوونکی کچا دا کار کړي نو توبه لري الله توبه سي الله تعالی توبه کوونکی خوخی و يحب المتطهرين او خوخی ځان خپا کوونکی چې څوک ځان خپا کوي الله تعالی هغه خوخی نساؤکم حرث لكم بل قانون بل قانون دی او دا قانون اصل کې رد په چا باندې نو دې کوم عرب مجاهدی رد کوي او په يهودو په نصارا ورد دي يهودو چې کوم دي نو اغوی يهودو نس يهودو به دا خبره کوله چې څوک چې کورواله ته د شا طرف نه راتګو کی شا طرف نه راتګ مطلب دا نه دی چې حرام ځای ته نه حلال ځای ته خو لیکن صرف هغه جانب د شا غاړي پوه شو کنه حلال ځای ته راشي نو دوی وی چې بچې به داغه احوال پیدا کیږي احوال خو پیژنې دا سترګې چې کږي خو شي دا بچې به احوال پیدا کیږي نو دا دوی خبره کوله او دا ممنوع دي دا ناجایز دي نو الله تعالی دوی په غرسم باندې رد کوي چې نه پوه شو دا خبره نشته دی چې حلال ځای ته تر اتل کې نو بس چې د هر جانب نه دا پکې نشته دی کده ا مخ کې غاړي وی کده شا غاړي وی کده جانب نه وی 42 طریقې فقهاو لیکلي دي نساؤکم حرث لکم خذ استاذ چی دی حرث لکم موضع حرث لکم زائد فصل استاسو دی ها حرث ته ویل کیږي تخم غرزول د پارا د سشي د پارا د فصلو افرایتم ما تحرسون سورته واقع کې براشي آیا تاسو وینئ هغه شی چې تاسو څه کوئ کرئ یې کرا نه ورته موږ پښتنه کې وایو پښتو کې ورته وایو موضع حرث لکم زائد فصل تاسو دې زائد کرن تاسو دې فاتو حرثکم ناراضی هغه زائد کرن تاسو ته ان شئتم کیف شئتم ګورئ ان په معنا د کیف سره دی اين شئتم نه ده خان چې کم ځای ستا خو نه نه ځای نه ځای به یوي خو کیف شئتم چې څنګه ستا خو په کم کیفیت وي وقدموا لانفسکم او وړاندې کئ ځان د پاره ها نیک اعمال لانفسکم د ځان د پاره د ځان د پاره نیک عمل وړاندې کا وې دې کې څه طرف ته اشاره ده بعد وې دې کې اشاره ده هغه دعاګانو طرف ته چې څوکي چې دغه دعا وته مخکې وای چې اللهم جنبني الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتني خوشوي دغه دعا چې کوم دنه دا کول خام ملاحظ په دغه کې ناتو محراب کې او دعا کولا اخیر کې محتاجان او تنها ته اخیر کې په خلی دار علی اللهم جنبني الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتني پوه شو نو خیال وکوي په ځای مو وای وقدموا لانفسکم دو معنا وقدموا او وړاندې کوي هغه خنیت لانفسکم د ځان لپاره د ځان د ګټې لپاره خن یت څه دی د ولد صالح ته چې دا جماعت لپاره کوم چې الله تعالی مال ولد صالح راکړي امت محمدي کې زیاتواله راشي واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه پس کی پدغه کی پدې کې چې په حرام ځای ته چرته راتللو نه کې ګوره ښا حرام ځای ته راتللو نه کې شیعاګان مرداران هغه داغه په فتاوی ډکی دي د دین چې دا جایز دي ښا خبر ورته نه کنه او ابن عمر سے تو تفاسیر کې تاسو نه چا نسبت کړی دی بالکل هغه نسبت خطا دی غلط دی ښا او دې دا کې ابن عتیه لیکلی دی وای چې لا ينبغي لاحد ان يتبع ان يعرج خوش على ذله عالم في نازله بعد ان تصح منه بعد ان يصح منه الثبوت کته دا چاله نه پکار چې یو عالم تابعداریو کی او عالم کبل فرض دا خبره صحیح شنو پای کې خطا شوی دا داغه نه خدای شوی دا تراله ته کوم دنه تر هغه دا خبره ثابته هغه بالکل ابن عمر ته تاغه نسبت غلط دی ها واتقوا الله یریګی د الله نه وعلموا فوشی انکم یقینا تاسو کی ملاقوه ملاویدون کی هو د دی الله تعالی سره یا ملاقوه ملاویدون کی د خپل عمل سره په آخرت کې وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو ته پس باندې بس هغه حذف کو د پاره د تعمیم جنت ته سړي حری دي سړي سړي ولا تجعل الله عرضه بل قانون وره متعلق د قسم سره چې اوس کورنۍ کله سړی چلی نو خامخا په دې کې کاروبارونه راځي په دې کې خبرې راځي په دې کې لانجی راځي په دې کې جنگونه راځي نو کله کله سړی قسم ته مجبور شي نو الله تعالی وی اول خو اسی قسمونه ډیر مکوا خو کبل فرض جو کړو دا غي قانون د تخیخه نو اول آیات کې درته یو د قسم یو ممنوع قسم د تخیخه چې قسم دې دا کې ناروا دي حرام دي او بیا په دوی میات کې تا ته د قسم په باره کې څه کوي قانون خي چې قسم دوه قسمه دی یو قسم څه دی یو یمین لغوه دی او یو یمین غموس او منعقده دی درې قسمه قسم دی نو دا راغي قوانین درته خي اول ګوري ولا تجعل الله دا ممنوع قسم دی دا قسم بنه کې ولا تجعلوا الله مگر دوی الله تعالی عرضه نشانه لایمانکم د پاره د ایمانونو لایمانکم د پاره د قسمونو خپلو ایمان یمین جمع یمین قسم ته وای چونکه په عربو کې طریقه دا و چې قسم به خورنو خیله خپل سره واغستو نو دا به دې سره به قسم وکړو نو پدی وته ایمان ویل کیږي ان تبرو دلته کلاوی مقدر دی الله تبرو چې تاسو به نیکی نه کوي وتتقو تاسو به تقوا نه کوي وتصلحو بین الناس او تاسو به اصلاح نه کوي په میان د خلکو کې یلکه داسې قسم مخره چې قسم په خدای نه بیا مثل نه کوي کار وکړو پوه شو کنه قسم په خدای کې بیا خو نه چا په میان کې دوه دوه میان کې جوړه وکړه لانجه د وخت جوړه وکړي نو سکیږي بیا کې خمه کوي بد مشتره وي تعالی په لانجه جوړیږي نو د دین الله وی قسمونه مخره د دې لپاره الله تعالی نوم د قسمونو نشانه مگر دوا صحیح شو نو الله تبرو الله تتقو الله تصلحو لا لا پکې مقدر دی یا وای لا نه مقدر کوم یارا عردتن مانو کا عردتن په معنی د مانعن سر راضی ولا تجعل الله او مگر دوی نوم د الله تعالی عردتن مانع مانع لایمانکم د پاره د قسمونو خپلو د سن مانع ان تبرو د نیکی کولونه اوس یو بل قسم قسم د قسم متعلق د فشورو د قانون دی نو بل شک پکې د قسمونو اقسام دي نو قسمونه درې قسم دي یو یمین لغوه دی یو یمین غموس دی یو یمین منعقده دی یمین غموس دی ته وایي چې ته په ماضی باندې قسم وکړې چې دا کار ما نه کړی پوه شو او کړی دی او معلومه ده چې ما کړو نو بیا دې قسم وکړو نو څه دې دې ته یمین غموس وایي ښا د دې کفاره خو نشته خو په جهنم کې به غوپې خوري پوه شو یمین منعقده دی ته وای چې ته قسم وخورې چې په آینده کې به دا کار زه نه کوم او بیا دې وکړو پوه شوې یمین منعقده دی چې په آینده کې به دا کار زه نه کوم نو که بیا دې وکړو نو بیا به کفاره ورکې کفاره تفصیل به سورته مائده کې راشي صحیح شو نو هغه به هغه ترتیب به یمین لغوه څه ته وای یمین لغوه کې زمونږ د احناف او د شوافع او د دغه د نور ائمه اختلاف دی مونږ یمین لغوه دا دی چې ته قسم خوري په یو څه باندې غلط شې پکې په ماضي دې خوړله يا په حال، خو خطا شوې، تا د خپل نيت مطابق قسم صحيح وکړ، له نفس الامر سره برابر نه و، لکه مثال په طور باندې په غره دې وکتل چې هغه ځای کې يو شی ښکاري، تا وويل، هې قسم په خدای دا څه دی، دا ويزه ده، په خبره ورسېدې، لرې دی، لرې نه وړه ښکاري کنه، خو چې ورنږدې شوې هغه څه دي، هغه مېخه وه، هغه غوا وه، نو دغه ځای کې څه دی، دا يمين لغوه دی کنه، دا يمين لغوه دی، احناف وايي. شوافی وای چې نه یمین لغوه دغه دی خو ورسره دام یمین لغوه دی چې د چا بی ارادی قسمونه ادا کوي لکه افغانان او عربیان خو چې د پاس افغانان ډیر کوي کنه ولا ولا بس په مخه شروعي او عربیان هم دغه کاری کنه نو دا سری وای دا یمین لغوه دی نو چې د هغه په مذهب باندې معنی کې نو بیا بداسه کې پدې کې سړي پدې کې هیڅ نشته ښا پدې کې هیڅ نشته اوس مونږ وایو چې نه پدې کې شته دی افغانانو او عربیانو زموږ په مذهب باندې کې شي نو په یو شی راځي چې وی ویل چې ولا نیس کم چې اکثر دا یاد کی ولا وای نیچ کم خو بیا وچ کی نو چې ویچ کله نو مونږ کفاره به ورکړي امام شافعي چې وای نه دا خو دې درد جوړ دی دا خو به ارادي قسمونه دي خو شوي او په دغه بل صورت کې چې دا څه شی لیدل دی یا ماضی کې یو کار کړی دنه یې د قسم خوړو نو په دې باندې هیڅ نشته مونږ وایو هغه وایي چې په دې کې سره مونږ ومنو ولكن يؤاخذكم لكن نسي الله تعالى تاسو بما پاک قسمونو باندې کسبت قلوبكم چې کسب کړی د زړونو تاسو یعنی د زړه نه یو یقیني دغه کړی دی اراده کړی د هغه مبارک تا قسم خوړو یا د په دروغ خوړو والله غفور نو دغه قسمونو باندې الله را نسی توبه او باسا ته توبه او باس نو الله غفور الله تعالی بخون کړي د توبه کوونکو حلیم او بردبار دی صبر کوونکی دی چې څوک دا قسمونه خوري الله یې فورا نه رانیسي الله تعالی دا څه کوي صبر وته کوي للذین یؤلون من نسائهم راځي بل قانون ها سیم قانون شو ات دغه شو دا لسم قانون شو لسم قانون دی قانون د ایلا وای څورته وای ایلا ورته وای ایلا د خدای سره یو دا د قسم یو قسم دی مخکې سره ربط هم دا دی چې هلته یو قسم قسم او عام دا یو خاص قسم قسم دی دا څنګه قسم دی یو سړی د خپل خدای ته قسم وخړو چې په خدای مې قسم کنا چې زه به تاسو ته نه درنږدې کیږم پوه شئ خپل خدای ته وي سالور میاشتي یا سالور یا مطلق وي یا مؤبد وي چې همیشه به درنږدې کیږم دې ته سوي کې ته اله ویل کیږي که د سلورو میاشتو نه کم قسم یې وخوړو چې یو میاشت ته ته نظر نږدې کېږم څه خبره نشته یو میاشت ور نږدې نشو څه خبره نشته خو که د سلورو میاشتو نه زیات یې وخوړو یا سلور میاشتو قسم وخوړو پوه شو که نه یا یې محبت وخوړو داسې قسم وخوړو چې به تا ته همیشه نه در نږدې کېږم یا به سلور میاشتې نه در نږدې کېږم او په ده باندې سلور میاشتې واوړېږي نو څه چل به کېږي څه چل به کیږي نو مونږ وایو خزه په طلاق شوا چې څلور میاشتو قسم خړل او څلور میاشتو په واوړې دي خزه په څه شوا هغه په طلاق شوا امام شافعي سره امام احمد سره بغي وای چې نه خزه بلاړه چې خاون بلاړه چې قاضي ته قاضي ته بخزه عارضو کی چې د مال څلور میاشتو قسم خړل او څلور میاشتې برابر شوي اوس څنګه چل دی نو قاضي به ولګي خاوند باندې به جبر وکي او هغه ته به طلاق ورکړي ورکه طلاق پوښوي نو جبرن دی ورکه موږ نه طلاق په خپل باندې واقع شي صحیح شو خو به هر حال دا هغه صورت ته ښه دا غي او په دې کې رد کوي پر رسم جاهلی باندې پر رسم جاهلی کې دا طریقو چې چا به یو پیر الهو کا کنه بیا پکې رجوع وجو نه و رجوع وجو پکې نه موږ نه رجوع کول شي رجوع طریقه دا ده چې دا سړی وایي چې سلور میاشت بدل تا ته نه درنځ دی کېږم په یو کې په دوه کې په درې کې د څلورو نه مخکې مخکې د رجوع وکړه چې ښځې ته عملا یعنی یو سره کورواله وکړو یا دا چې قولا کچرته دې معذور او یا خزه معذور او یا په سفر باندې ورته وی چې رماته ته رجوع وکړه نو چې دا رجوع وکړه نو دې به کفاره ورکی صحیح شو او خزه چې کوم دنو د په نکاح کې پاتې شو او لری کیږي د خپل خزونه تربص اربعه اشهر دوی د پارا انتظار دی د سلور میاشتو سلور میاشت انتظار کول شي د سلور میاشتو نه بعد طلاق واقع کیږي سلور میاشت کې دن نه دن نه د رجوع کړه خو صحیح ده یعنی بیا نشته ښه فإن فاءوا نو که چرته دي خاوندان رجوع کړه ها فإن الله فاء يفيء اصل کې د سوري واپس سره سره دا چې واپس ته ته او ذل ویل کیږي نو دا سری فإن فاو کدی رجوع کړه فإن الله غفور الرحیم یقینا الله تعالی بخون کړي ها په توبه باندې او رحیم دی الله تعالی رحمت خدای ورته جائز کړه وإن عزم الطلاق او که چرته دوی قص کړي د طلاق نو فإن الله سميع علیم یقینا الله تعالی اوریدونکې او پوهه دی اوریدونکې د هغه الفاظ نه دی او علیم در د فضل باندې چې د پکې ځړه کې قصد او عزم نه چا کړو د طلاق کړو د عدم د طلاق دی وای چې ځان ته مراد دی مونږ وای چې نه عدم د طلاق دار چې څلور میاشتې را دې کړی و او څلور میاشتې په پوره کړه ها والمطلقات يتربصنا اوس چې د طلاق مسله وسره نو فورا وسره د طلاق احکامات شروع شوه د طلاق احکامات او دا وچلیږي هغه تر 231 نمبر آیات پورې به د طلاق مسله روانه دي کې والمطلقات هغه طلاق کړي شوی خزه هغه خلاص کړي شوی خزه یتربصنا انتظار کئی یعنی انتظار دی کئی بی انفسهن فزانو خپل باندې ثلاثه قرو دری حیزا د امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې امام شافعی سے وای دری طهرا دری طهرا مونږ وای دری حیزا دی دری حیزا انتظار بکئی خدا کما خطر والمطلقات دی سره بقیدونه لګي شرطونه بلګي والمطلقات ها والمطلقات هغه مطلقي چې هغه ازادي وي یو دویم نمبر هغه مطلقي دي چې هغه سوي هغه هغه مدخول بها وي دخول وسره شوی وي دریم نمبر والمطلقات هغه مطلقي چې هغه حاملین وي هغه سنوي هغه آیسی نوي نا امید شوی د حیض نه هغه صغیر و ماشومان نوي چې د حیض پلانې راغلي دا ټول قیدونه به ولې لګي ځکه چې د هر یو ګور د دې خدري حیضه په دغه شو کنه عدت شو دا غي نور عدت بدل بدل دي لکه تاسو راو باسي سوره احزاب آیت نمبر 49 راو باسي سوره احزاب یوشتمه سپاره کړي آیت نمبر 49 وګورئ الته د هغه غیر مدخول بها چې تا خزه وکړه خو لاره سره دخول پورواله سره نه دی کړی خلوت صحیحانه نه شوی او هغه چې کوم د هغه ته طلاق ورکو دا هغه ترتیب ځان ته دی پیدا مکړو آیت نمبر 49 یو کم 50 تم دویشتمه سپاره کې نه یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اذا نکحتم المؤمنات چې کله تاسو نکاح کوي د مومنانو خود سره ثم طلقتموهن بیا طلاق ورکړي تاسو غیتا من قبل ان تمسوهن مخکې د جما کولو نه دا غوي سره الکه جما دې نه کړی او طلاق ورکو فما لكم علیهن نشتر استاسو پاغوی باندې من عدت کم عدت تعتدونها چې تاسو شماري غیلرا دا سه عدتونه چې کوم دنو هغه پاغه خزو باندې نشتره په طلاق اے اوس مو پیژند کنه چې مطلقه غیر مدخول به حاصله دا غیر سره عدت نشتره سبال د نکاح کوي ښا سبال د نکاح کوي او د دې خو عدت درې حیض او نو دا غیر مدخول به نه مراد بلکې مدخول به مراد ده سورته طلاق راو باسي اتويشتمه سپاره کې سلورم آیات تغیر او باسي سورته طلاق اوس د ما تاسو ته وی چې ګوره دلته آیسم نه مراد آیسا غا خزه ده چې هغه ډیره زمانہ په تیر شنو د حیز نه نا امید شي هغه نه مراد ولی دلته وګورئ واللائی او هغه زنانا یا اسنه چې هغه نا امید شي من المحیض ولا الم يحذنا او هغه زنانه چې هغه لا حیض نه دراغله ماشومه ده نو هغه ته وته و اولات الاحمال او هغه خاوندان د حمل هغه زنانه د حمل والا اجلهن دا غوی دغه سره دا غوی عدت څومره ده ان يضعن حملهن تر وزد حمل پورې ده خیال مو ده هغه ته جدا جدا دي ځکه مې ته وی دغه رنګ می اما وین زم پکې نه داخله ځکه دا غي سره دا غي عدت کوم ده طلاق الامة تطلیقتان وعدتها حیضتان د هغې طلاق دوه دي او د هغې عدت دوه حیضه دي درې نه دي صحیح شوه نو دلته کې والمطلقات هغه مطلقې هغه خلاصې کړې شوې ښځې چې هغه ماشومان نه هغه نا امید نه د حیض نه هغه د حمل والا نه اغا امی وینځي نه یتربصنا انتظار کوي یعنی انتظار دی کوي به انفسهن فزانو خپل باندې ثلاثه قرو دری بیماری دری حیضه خدي اوس درې حیضه ته دا انتظار کوي ورپسې وایي دویمه جمله ولا يحل لهن او ندي جایز دی زنانو ته ان یکتمن چې پټکی ما اغا خلق الله فی ارحامهن چې پیدا کړی دی الله تعالی پر رحمونو بچدانو د دوی کې ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر که چرته دوی په الله او په آخرت باندې ایمان راوړي سچې پټ کی چې دې کومه بیماری راځي نو پټای دی نه که په الله او په آخرت ایمان کنا نو دا د ښکارا وای چې او زما بیماری درې پورا شو یا نه دی پورا لا دا دې چې خاون سره دوکو کې درې لا پورا نه وای زما پورا شوی دی ځان ته خلاصي یا داسې چې په خېټه باندې بچي دی او هغه بچي چې کوم دنو هغه خو بیا وخت بیا خو د دې عدت دغه نه لیکره بیا خو بیا عدت تر وځي تر حمل پوری بیا خو په دې مینس کې تخاون رجوع کول شي لیکن دا وای چې نه زما د دې بیماری پوره شوي نو دا څه کول دروغ ویل الله وې دانه دی حلال دا دویمه جمله و دریمه جمله وبعولتهن او خاوندان د دوی چې احق غي حقدار دي احق حقدار دي همانا بکه ډیر لایق نه ذکر دلته کې اسم تبديل دی خو منسلک تر معنا تبديلی نه احق حقدار دي بردهن په واپس کول د دوی کې فی ذالک په دغه عدت کې ان ارادو کو چرته دوی اراده ولري اصلاحا په خپل مینس کې د جوړ د جوړ اراده ولرله نو په دغه صورت کې خاون ډیر لایق دی او که د جوړ راته نه وي بیا دا خاوند څه کول شي واپس کول شي خو هغه ته بیا جایز نه دی بیا حق حق نه دی خو ناروا کوي نو اس یو حق دی شرعن او اجازه شته دی خو لیکن دا د مناسب وسره نه ده او که طلاق یو یو د طلاق یو طلاق خبر روان ده رښتیا مو چې مو یې ورته هپات خراک را دا څنګه چې درې طلاق یې ورکړي دی و چې نه فائدت پر رجوع کوم بیا خو نشي کولای نو وبعولتهن حدا دی واپس کول شي ولهن مثل الذي راشه بل خبره ولهن د پاره د دې زنانو مثل الذي په مثال د هغه حقوق دی علیهن چې په دوی باندې دی بالمعروف په معروف په شرعي طریقې سره یا په عرف مطابق پوښوي دا مسکه د دې خزه په خاون حقوق دي د خاون په خزه حقوق دي نو په حقوق زوجیت کې دا یو برابر دي په حقوق الزوجیت کې دي یو مساوي دي اوس چې په حقوق الزوجیت کې یو مساوي شو د دې مطلب دا چې دا به تفاوت قوي خو لیکن دا چې څنګه حق زوجیت د دې په دبانې کم دي هغه په دغه سان واجب دي په وجوب کې چې څنګه د د په دی باندې واجب دي دا نه چې د دی په د باندې وا د د په دی باندې واجب دي او د دی هغه بیا په د باندې مستحب دي خو خیره کا ادا کوي کني ادا کوي نه د دغه پښتنه کیږي چې د خځه حقوق صحیح نه ادا کوي نو په وجوب کې یو برابر دي یعنی کې دې چې د خاون حقوق په زیات شي یا کم شي په مقدار کې نه دی یو برابر په وجوب کې یو برابر دي صحیح شو خجی وللرجال اوس چاوي چې را خذ او سړی په حقوق کې یو برابر دي نو دلته کې جمهوریانو تلار ملاو شو هغه پورن وي عام وي نه چې خذ او سړی شانه بشانه یو برابر دي الله وای نه نه په بعض امور کې سړی ته الله تعالی فوقیت ورکړي مقام ورکړي دا سړی مقام بیانوي چه هغه خلافت دی دغه رنګ د بهر کاروبار دی خرچه ده دا ټول الله تعالی هغه تور کړی دی ولی الرجال د پاره د سړو علیهن په دې خود باندې درجتون یو درجه اوچته ده درجتون یو مبهمه درجه ده هغه الله تعالی یو مقام ور کړی دی والله عزیز الله تعالی زور ور دی اوس که څوک وای چې نه زه خو د خځه حقوق نه دا کوم د مخبره خو الله وای زه زور ورم بدل بدن عالم حکیم حکیم د حکمتونو والا دی چې دغه شانتي حقوق دی یو سړی په خاله باندې د خاله په سړی باندې او دا قوانینی وضع کړ دا دغه د حکمت تقاضا ده الطلاق مرتان اوس دا طلاق سره بل مسله ده طلاقی مخکې خود عدت مسله تیر کړه اوس داغه او د حقوق مسله شو اوس داغه نه پس دا د ذکر کوي د طلاق د عدد او دا رنګي په طلاق کې مطلب دا چې تر کم اندازې پورې گنجائش ته او دا غي نفس بیا د عدت مسله ورسره د خلع مسله ذکر کړي په دې کې تقریبا دا چې کوم دي 15 جملې په دې آیات کې ذکر کیږي اولا عدد د طلاق د ذکر کوي سنی عدد بیا دا غینه پس چې کوم دی نو تا ته اختیار درکې د دوه لارو دا غینه ورستو چې کوم دی نو تا باندې یو پابندی لګی چې ګوره مہر بنه قبض کې درې دا غینه ورستو په سلورم قانون کې بیا تا ته اجازه درکې په شکل د خلع کې کته ته مہر واخلي او په پنځم صورت کې چې کوم دی نو بیا تا ته تنبیه درکې صحیح څو دوه تنبیهګان بیا په پنځم او شپږم کې تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله دا تبلیغانی دي تخویف ورکی الطلاق مرتان طلاق سنی شرعی مرتان دو کرته ده سنی طلاق شرعی طلاق دو کرته ده مطلب دار فدرین در خو بیا خدا بیخی ختم شي کنه پوه شي بیا خو دغه واقع شي بیا خو مکمل نکاح ختم شي نو الطلاق مرتان طلاق دو کرته دا چې الطلاق اثنان نه مرتان وی ولی ځکه چې احسن طلاق دا دی چې مرتان یو پیر دی ورکو بیا بیا دی په بل طهر کې بیا ورکو نو دو طلاق دو واری او چې کنه دو واری دی ځکه مرتان وی مرتين دو واری دی فامساکن نو پس د دینه بیا امساکن ساتل د دې خدی دی بمعروفن په نیکه طریقې سره نیکه طریقې دا چې تو ته رجوع وکي خو ظلمن نه وي بعض خلک د ظلم د پاره بس هسې خل ته رجوع صرف په یوه بس ماته ته رجوع کړه صرف د دې لپاره چې دا په دې نکاح کې ځوړند وي نه عملا نو ته رجوع نه کوي خو قولا نو ته خبره وکي دغه شانته نفقه او خرچه نه برداشت کوي نو دا وي او تصریح یا آزاد ول داغي دي به احسان په خي طریقې سره خي طریقې سره آزاد ول سدي چې بس بل طلاق نه بس سید بس په نور بس پاتې شو عدت تیر شو چې عدت تیر شو نو خدا باین شو اوس خو هغه کبل چا سره نکاح کوي کده سره نکاح کوي نو بس بینونت شو هغه راغی دریم طلاق ما ورکاوه چې خامخا دریم طلاق ورکې چې مغلظ دی کی نو دا هغه حلال ته بیا بیا وته رجوع نشي کولای دا احسان دادی یا او تسریح بعضی وی دین دریم طلاق مراد دی خو په دغه بیا سوال راځي چې رست لا خلع کین دریم طلاق راځي رست دلار چې فان طلقها فلا تحل له بیا راځي نو دا بیا دریم طلاق بیا څلورم طلاق خو نشته دی نو چې دینه تا دریم طلاق واغست نو هغه بیا څلورم راځي نو جواب دا غي دا چې نه دا دریم طلاق ته دا داغي بیا شکلونه دي یو شکل د دریم طلاق د خلع دی یو شکل د دریم طلاق چې کوم دنو هغه سره هغه بیا رجعي بیا بیا دریم طلاق ورکول دي فین طلقا فلا تحل له هغه بیا دریم طلاق ته د دې څلور صورتونه علما بیان کړی دي یو دا دا چې دا نشوز او مخالفت د خزل طرف نه خاون حقوق زوجیت نه ادا کوي دویم صورت دا ده چې دا د خاون د طرف نه د خزل حقوق نه ادا کوي ٹھیک شو کنه دریم صورت دا ده چې دا داسي وي چې د دواړو په شریکه باندې چې کوم د نسوي دا خطر وي چې د دواړو د طرف نه لاندې چې کوم د نسدا هغه روانه ده صحیح شو نو په دې اول صورت کې چې د خدای له طرف نه سره نقصان دی نو په دې صورت کې خو بس کوي خدای چې کوم دا خلع بیا کولې شي خلع عداله چې ورته وای چې او مال خپل مہر واپس راکا او تزا خو شي یا خدای ته وای چې دا مال مہر واخله او تزا دا دویم صورت چې د خاوند طرف نه مشکلات دي په دې صورت کې دا مہر واپس غستل بالکل ناجایز دي دریم صورت چې له دواړو له طرفه خطره ده اوس چې له دواړو له طرفه خطره ده نو خدا ور مخکې شو خځې ویل چې او خاوند مونږ د حقوق زوجیت نشو ادا کولی زما د مہر واخله خو لیکن تاسو کته ما ته طلاق راکړه خو لیکن سلورم صورت دا جوړیږي چې دواړو طرف نه خطر شته خو خاون ځان ټینګ ټینګ کوي چې ولې دغه تر اخذ وای چې دا اخذ وای چې مہر ما ته پاتې شي خاوند ځان د دې وای دا ناروا دی دا صورت هم ناروا دی نو دا دوس دغه صورتونه چې کوم دغه پکې دي هغه جایز دي یو صورت هغه چې د خدای طرف نه نقصان وي یو هغه چې د دواړو طرف نه مشکلات جوړ دي خو خدای ته خپل رضا وای چې ماره ته خپل مہر معاف کړی خو ماته صدقه طلاق راکړه خفتم دا اولیاء او دا دغه ته د خزه او د خاون ته خطاب دی اولیاء چې کوم دي کنه وارثان ته خطاب دی ولی ځکه چې ال ترازی سورۃ نساء کې براشي و ان خفتم شقاق بینهما کچرته تاسو یری دی د اختلاف نه پمیان د جدای نه پمیان د دې دواړو کې نو فبعثوا حکما من اهله نو الیږي یو حکم د دې خزه د کورنۍ د سړي د کورنۍ نه و حکما من اهلها یو حکم د دې خزه د کورنۍ نه نو دا خطاب وي هغه اولیاء ته لخوا فان خفتم که چرته تاسو یریږئ الله یقیما چې قائم بنه کی دا خزا او خاون حدود الله احکام د الله به پوره نکی حقوق د زوجیت فلا جناح علیهما نشته د ګنا په دې دواړو باندې فیما پاغه سکی افتدت به چې دا خزا ځان خلاصي په هغه سره پاغه مہر سره تلک حدود الله دا احکام د الله تعالی دی فلا تعتدوها متاسو تجاوز مکوئ د دې احکامنا ومن يتعد حدود الله هغه څوک چې تجاوز کی د احکام د الله د حدود د الله تعالی نه فولائک هم الظالمون نو دا کسان ظالمان دي د دین د حقیقت مت ته په خدا باندې ظلم وکي او په زور باندې خلع ته مجبور کی دا کار مکه ودای ته دې تنبیه درکړه فان طلقها اوس خلع چې دا کم شی دی نو مونږه احناف وایو خلع چې کوم دا طلاق باین دی او شوافی حضرات او دا وی دا فسخ ده هغه وی دا فسخ ده صرف نکاح په مکمل ختميږي مونږ وای ولی هغه وی دا رست فان طلقها چې راغله ده کنه وای که چرته خلع ته طلاق واخلی نو اول تیر شو چې الطلاق مرتان طلاق دو کرته نو یو دوا ورپسې درې ما خلع شوا نو دا فان طلقها بس چې دا بیا سلورم شي مونږ وای نه سلورم ولی اخلی مونږ وای دا داس چل دی چې اصل کې دا د دریم طلاق دو صورتونه بیانېږي یو صورت د خلع دی یو د طلاق دی پوه شئ دا د دریم طلاق دا بیل قسم نه دی دا فإن طلقها چې دا د هغه تصریح دا دغه د الطلاق مرتان طلاق دوه کرته دی نو فإن طلقها فلا تحل له کچیر تر دین پس بیا بل طلاق ورکړو د دوو نه پس دریم ورکړو دغه دریم شکل یا طلاق ته یا خلع ده فلا تحل له نو بیا نو دا دا هغه دغه بیان شروع شو او پدې کې مختصر وسره د رجوع بیان هم کوي خدای رجعت فان طلقها کچرته طلاق ورک دي سړی ها دي خذلرا فلا تحل له پس د دې دوه طلاقونو نه نو نه حلاليږي دتا من بعد پس د دې دریم طلاق نه حتا تنکح زوجا غیره حتا چې نکاح کی دا خزه د خاون بل سره د بل خاون سره نکاح کی دا احناف دلیل نیول لري چې نکاح به عبارت النساء جائز ده که خزه په خپل ځان نه نکاح کی پس د بلوغ نه نو کول شو ګره وي خلک نسبت نکاح وکړو حتا تنکح زوجا غیره فإن طلقها کچرته طلاق ورکړي سړي دي خځ لرا دغه دویم خاون ورکړي دا دویم خاون سره طلاق نکاح وکړه اوس د دې دویم خاون نه پس دا دویم خاون لګي د خځې طلاق ورکړو چې طلاق ورکړو دا خځې باینه کړه مغلظه کړه فإن طلقها نو که طلاق ورکړي دویم خاون ها دې خځې ته فلا جناح علیهما نشتري ګنا په دې دواړو باندې دې ښځه باندې او په دې زوړ خاوند باندې ان یتراجعا چې رجوع کی دواړه یو بل ته ان ظننا که چرته د دوی غالب ګمان داوي ان یقیما حدود الله چې دوی به قائم کی حدود د الله حقوق د زوجیت به پوره کی کدا ګمان او غالب ګمان په ځان باندې وي چې حقوق د زوجیت مون پوره کول شو نو که بیا رجوع کی نو بیا خبره نشته ښه دې کې بیا څه دغه نشته خو دریم خاوند چې طلاق ورکی فان طلقها ان راوړو ان د شک ته پاره د دریم خاون په نکاح کې د دریم خاون په نکاح کې یقین نشته دی نه غالب ګمان شته شک ته کې دی چې هغه طلاق ورکړي یو شکل د حلالي دی حدیث کې راځي لعن الله المحلل والمحلل له پوښ کنا الله تعالی په لعنت کوي چې څوک سکه حلالي کوي دا حلالي والا چې کوم دا غالب ګمان چې به طلاق ورکړي دی به څور کوي طلاق ور کوي دي کې ان راوړو د دې طرف ته اشاره ده البته په دغه سره طلاق نکاح کیږي کنه کیږي نو موږ وایو نکاح کیږي نکاح کیږي خو کار ناروا دی کار ناروا دی حلالي کول دا سړي دا صحیح کار نه دا ناجایز کار دی فان طلقها او فلا جناح بل دي کې دي طرف ته اشاره کوي طلاق پکې راغې نو ګوره نکاح کیږي د دویم خاوند په طلاق سره یعنی په دا ښځه چې حلالیږي نو په دویم نکاح سره سړی ته حلالیږي نه په زنا سره چې کبل چا سره زنا وکړه او دغه شان ته دی وای چې بس دا خو سره زنا وکړه اوس ما ته حلال شو نه حلالیږي فلا جناح علیهما یتراجع ان ظن یقیم حدود الله وتلك حدود الله دا احکام د الله تعالی دی یبینها چې واضح بیانې لقوم د پاره دا قوم یعلمون چې غي کوی په احکام د الله او عمل پکې واذا طلقتم النساء حتی چې نکاح وکړي د خاون بل سره بل معنی پکې وکړي خدي د نکاح نه مراد په کوم دی بیا احناف کوئی څه شي دی خوشوي د نکاح نه مراد چې کوم دنو هغه سره وتی ده خوش جما ده جما ولې ده ځکه حدیث پر راغلی حدیث مشهور دی حدیث مشهور کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه کورواله د چاره د رفاعه رااله او هغه ورته وی چې یا رسول الله ما چې کوم دین ما خو دې هغه ما ته طلاق اول خاون را کړ او زوس د تراغلی ما او دې چې کوم دین دې خو څنګه دې که خود به ثوبی هاذا دې خو زماره دې صادر د پالیس کې پشان دې نو مطلب دا چې د حسن نشي کوله نو اوس آیا د دیم خاون ته د ما طلاق راکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی نه حتا تذوقی من عسیلته و یذوق من عسیلتک ته ته دا هغه غوین ګوټه وغستا غوین ګوټه وسکی پس دا هغه نه بچ کوم د تاسو کی هغه رجوع بلی کیږي هغه دا چې کنایه چانه وا د جمانه وا کنایه د جمانه وا ښځي، لقوم يعلمون، د پاره د هغه قوم چې هغوی پوهېږي، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف، اوس چې کله مسائل د طلاق بیان کړل نو اوس مسئله د څه بیانوي وسره ورسره د رجوع بیانوي او دا رد دی د په هغه صریح رد دی پر رسم باطل د چا باندې د جاهلیت والو باندې چې هغوی به په رجوع کې دا پاټونه کول چه هسې به یې رجوع کړه د ښځې د تنګولو دپاره لکه پښتانه دا کارونه کوي که نه ښځه یې معلقه بین السماء والارض ساتلي ورته وایي دا ویښته به دې داسې سپین کړم لکه غاښونه چې دې سپین دي او دغه شان به په کور ناست دی دا کارونه الله تعالی په هغې رسم باندې څه کوي رد کوي واذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکوئ ښځو ته فبلغن اجلهن نو دای اورسیږي هغه نیټه خپلتا نیټه صدا نیټه نه مراد هغه عدت ته هغه مقرره نیټه عدت ته یعنی درې حیزې پوره شو یا درې میاشتې پوره شو یا ودره حمل شو چې کوم صورتونه دي فامسكوهن نساتی دوی لره بمعروف په شرعي طریقې سره او سرحوهن یا آزادوي دوی لره بمعروف په شرعي طریقې سره سوال دی سوال دا دی فبلغنا اجلهن چې نیټه پوره شو ها بلوغ خو ویل کیږي الوصول الی نهایت الشی چې نیټه پوره شو نو بیا د اغه نه پس خو څنګه ته رجوع کې چې فامسکوه النبی او سات بیا خو نشي کولای رجوع بیا خو طلاق باین شو چې باین شو دا غي نه پس خو به تجدید نکاح کیږي جواب دار دلته کې ته مجاز مشارفت وای څه ورته وای مجاز مشارفت ورته وای پس دې باندې اطلاق کیږي دا غي د قریب باندې اطلاق دا غشي کیږي فبلغنا اجلهن فقربنا دای نږدې شوې الی بلوغ الاجل اغه نیټه د عدت تا نیټه پوره شوه نه دا خو نږدې ور اورسیده سبا تا دا د تان خلاصيږي نن رجوع کا مسلمان اذان خلاص کا فبلغنا جلهن فامسكوهن نو ساتي تاسو دوی لرا بندوي تاسو یا ټینګوي تاسو دوی لرا بمعروف په شرعي طریقې سره په نکاح کې او سرحوهن یا آزادوي به معروف په شرعي طریقې سره ولا تمسكوهن او مساتې دي لره ضرارن د پاره د zarar ور کولو لتعتدو دي پاره د تاسو تجاوز کوي د حدود شرعنا شرع د حدود نه سکه ته تجاوز کې دا کار مکوا ومن يفعل ذلك سو چې دا کارو کې فقد ظلم نفسه یقینا د ظلم کو پزان باندې د ګمان خدای ته ما دي خزمانه ظلم کو خو الله وی دا ظلم دې پزان دې ځان سره ظلم کې الله بیرن تاسو کی ولا تتخذوا آیات الله منی سي آیاتونه الله تعالی هدون پټوکو ټوکې سم مطلب دې آیاتونه باندې ټوکې دادی چې ترک العمل پاغي باندې عمل نه کی ها یا مطلب پاغي کې باطل حیلی راو باسي نو دا دواړه کارونه سری دا ټوکې دي ښا چې دا الله تعالی په آیاتونو دې عمل پرې خره نن ټول دا الله تعالی آیاتونو پټوکو باندې نیولې دي ګوري وته واذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت د الله تعالی علیکم پتا سو باندې وما انزل علیکم او هغه چې نازل کړي شوی نازل کړي دی الله تعالی پتا سو باندې من الكتاب د کتاب نه والحکمت د سنت نه قران او سنت ته الله تعالی نازل کړي دي یعذکم یمنعکم وعد کمار د من سره راضی یعذکم یمنعکم من کوي تاسو الله تعالی به په دې قران او سنت باندې د څه شي نه دی منع کوي د داسې قسمه ضرر ورکولو نه منې کوي چې دا کار مکوه واتقوا الله ويریږئ د الله تعالی نه فی الظلم علی الزوجه واعلموا پوشی ان الله چې یقینا الله تعالی بكل شیء فعل یوسف باندې علیم پویا دی الله ته پته لګي کته کم ظلمونه کې نو الله تعالی فتا باندې پویږي دا تر دې پورې څه شي شو دا دا دا قانون شو یو لسم قانون دا غي تفصیل چې پاره کې اول مسله د علاوه بیا وسره د طلاق دا غي د عدت دا رنګ بیا چې کوم د رجوع دا مسائل ته پکې ذکر کړل اوس د دینه پس و اذا طلقتم النساء انا د دې دا نسیم یو لسم قانون شروع کیږي دا یو لسم قانون چې کوم دی نو دا هم رد پر رسم باطل د دوی باندې رسم باطل سو سړی بخښه طلاق ورکو چې طلاق به ورکړو نو خزه به لګیدل هغه به بل خاون سره بیا نکاح کولو چې بای نه وشو نو دوبوي زما خزه به سوق کوي سوق به ګوته ورولي منا کول به دا یا دا دی چې خاصړي به طلاق رجعي ورکړو نو الته به خاون غوسه چې پښتنو کې مدا کیږي کنه چې باین بشو او عدت په تیر شنو بیا هغه ته اختیار شته دی که خزه وګواړي چې دوی دواړه یو بل سره تجدید نکاح وکړي هغه به کوله دلته کې وجه کوم دنو رور پلار هغه په کو درې د خدای به خو خو دې وکم خو لیکن رور پلار په کې دغه شو چې نبی کې لکه ما عقل ابن یسار خور چې کوم وا هغه سره یو سړی نکاح کړو بیا طلاق ور کړو بیا غو تر رجوع کوله د خور مرزا وا لیکن دا چې ما عقل ابن یسار الله کول شان نزول کې هغه وای هر څوک چې داسې قسم کارونه کوي دا غي نه منع کوي و اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق ورکړئ خذو ته فبلغن اجلهن اے دلته کې د بلوغ نو اوس مجازي معنی مالا ها فبلغن اجلهن نو اورته دي دوی هغه نیټه خپل تا عدت خپل تا نیټه پورا شو چې پورا شو فلا تعذلوهن عدل هغه من ته وایي چې پای کې بچا تنګی راولي فلا تعذلوهن فلا تمنعوهن فلا تضيقوا عليهن تنګي په مراولې منع کوي یما ان ينكحن ازواجهن د نکاح کولو د دوی نه د خپل خاوندانو سره د خپل خاوند سره نکاح کوي نو یو صورت ما تاسو ته وی هغه شو اے یو صورت هغه شو چې خاوند طلاق ورکړي دي او دغه خاوند ته د رجوع حق شته دی یا خاون چې کوم طلاق ورکړی باینه شوی دا اوس تجدید نکاح کوي او خزم رضا ده خاون دم رضا ده او ته ته وای چې نه نه د سارم نه پرېږدم پوه شو د ما خور ته طلاق ورکړی دی د ساره بیا دا خور در کوم نه نو می منع کوي الله تعالی وایي ولې چې هغه رضا دویم فلا تا نو دا ازواج چون دا زوج چو په اعتبار د ماکان سره دا خاوند په خوای خاوند یا دویم دا دی فلا تعذلوهن دا دی خاوندانو ته خطاب دی او خاوندانو تاسو ممنه کوي دا خزه د سشینا ان ينکحنا زواجهن چې دوی د نورو خاوندانو سره نکاح کوي تا طلاق ورکو تا نه خلاص شو سا غریب بل ځای کې نکاح کوي تی نه پرې دینه د زما خزر د سود نکاح کې به سره څه چلو کوم د ملک مو فلانې به کوم دم کوي ورکه الله وې دا کار نه کوي په اول صورت چې واخلي او په دې کې شان نزول هم دغه شان دی دا بیا د احناف دلیل دی احناف وای نکاح به عبارت النساء کیږي وګوره دا د ولی ته ونوي وای فلا تعذلوهن من کوما ان ينكحن ازواجهن چې خپل نکاح کوي نو لہذا کیږي وای نکاح به عبارت النساء جائز ده اذا تراضوا کله چې دوی راضي وي یو بل سره بینهم په خپل میانس کې بالمعروف په شرعي طریقې سره یا بالمعروف د عرف او د رواج د عرف مطابق د عادت مطابق ناغي مطابق دا کوي ذالک ذالک يعذ به دا ذالک یوعد به من کان منکم ذالک دغه نصیحت یوعد به وعظ در کول دي تاسو ته به په دغه سره په دغه حکم سره تاسو ته نصیحت در کول شي من هغه چاته ور کول شي کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر چې وس تاسو نه په الله او آخرت باندې ایمان راوړونکې ذالکم اسکالکم دا کار ډیر پاکون کې تاسو لر د بدنامینا بدنامینا په بچواله کا خلق بدر پر سبا خبره کوي خلک بدر په سبا خبره کوي فلانی ته وګوره د لور کور ور نه کوي طلاق ور کړ دی اوس بل چاته نه پریږدي صحیح شو یو یا خلک په تو به بدنام شي چې فلانی خپل خور په زور باندې په کور کې نه ولې ده بدنامي در باندې نه لا واطهر او پاکون کې د دې خز یو خاون لا د څه چې د بدکارینا هغه د پاره پاکون کې هغه په ګناون نه بچ نکاح دیو کی والله يعلم الله تعالی پوهیږي په حکمتونو د احکام خپل باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ په علی حکم احکامه په حکمتونو د احکام دا غباندې والوالدات يرضعنا اوس دا بل قانون دولسم قانون ګورا خدي تطلاق هم ملاو شو دلته کې معشوم دی یاره ماشوم بچی دی اوس دی ماشوم بچی ته کوم د پي ضرورت ته نشو دو چې د شودو ضرورت دی نو اوس دا شوده دې څوک ورکي دا د مور ورکول شي کني شي ورکول او په پلار باندې بس حقوق وي نو په دې کې به تاسو تقریبا نه جملې هغه برازي په دې دغه کې او نه احکامات په پاره کې ځان ځان احکامات اتا احکامات یا بوي نه هم کې وطن بي هغه سدي یو دال والوالدات یردعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعه مدت رضاعت ورتخی بل دارت را مطلقه والده مراد د خدا دغه پي ورکول شي دویم نمبر چې دا شو د ورکي نو په پلار باندې بس حقوق یو علی المولود له رزقهن وکسوتهن ډوډۍ دا او دا رنګ کپڑا دا د عرف مطابق دریم نمبر لا تکلف نفس الا وسعها ها نفس بیا رستو واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير دا د احکامات باندې د عمل د لپاره تنبيهات ورکړي تاسو پوه شئ پهلا ګورئ وتا والوالدات والوالدات المطلقات دا به سره وای ولی ځکه چې رست معلومیږي دا چې دا مطلقه خدای ځکه رست راځي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معلومه دا شوه چې دا طلاقه ده ځکه یې په پلار باندې وایي رزق دی او هغه خو چې ښځه یې وې خو اصل کې دا رزق وو لیکن دا د ماشوم په بدل کې دی نو دا معلومه شوه والوالدات والمطل والوالدات المطلقات هغه مین دی چې طلاق کړي شوی دي يرضعن اولادهن پای دی ورکی دا جمله خبریه ده خو معنی د انشاء سره ده شوده دی ورکی اولادهن بچو خپلتا شوده دی ورکی شوده او دا خبرې ولې راوړه ځکه چې د مور خپل خوخه دای چې زه دې خپل بچی ته خپل شو دا ورکم نو ځکه خبرې راوړه خپل مینې ورکې حولین کاملین سمره وخت دی سمره وخت ورکې دوا کال پورا کا حولین حول کال دی ها پوه شو کنه نو کال دی حولین دوا کال شو او کاملین پورا دوا کال ورکول شي ها خدا نه چې کنه مطلب د دینه کم نشي ورکول کم کې چې باندې خو خیدا خود دو کال نه بعد چې کوم د بیان نشي ورکول دا د امام در ټول امام مذهب دی حتی زمونږ مذهب کې امام ابو یوسف خان محمد مذهب دا دی امام صاحب مذهب پکې بدل دی هغه دونیم کال دی ها صحیح شو خو لیکن هغه مذهب نه امام صاحب رجوع کړی حولین کاملین دو کال پورا لمن د پار د هغه چا دی دا اراده چې اراده لري ایتم الرضاعه چې پورا کی او وخت د پي ور کولو چې څوک د پي د شودو ور کولو وخت پورا کوي کنه نو هغه دوه کال پورې ور کول شي صحیح شو دا دوه کال ور کوي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف په پلار باندې سدي وعلى المولود له او په پلار باندې د ایمان او پلار دا او المولود له هغه څوک چې دا هغه د پاره بچی دی چې دا هغه د پاره بچی دی هغه د پلار ته ځکه نسب نسبت چاته کیږي پلار ته کیږي مور ته کیږي په بچی په نسب کې نسبت پلار ته کیږي مور ته نه کیږي نو علی المولود له او په پلار باندې رزقهن رزق د دوی خوراک د دوی دی وکسوتهن او جامه د دوی دا بالمعروف په شرعي طریقې سره یا بالمعروف د عرف مطابق علاقې ته ګوره داسې نه چې دا تا ته وایي چې په بیرمل کې تا خزه وایي چې سید زه خو طلاق کړم بچی دې شو دا ورکوم خو مال بس طرف وخه او چرګان راوړي نو دا خو د عرف نه خلاف ته په بیرمل کې څوک وخت چرګان هر وخت مومي دي دا کې دا کار نه کیږي د عرف مطابق لا تکلف نفس اوس دا عرف تشریح ته کوي لا تکلف نفس نبشي نش مکلف کوله نفس یو نفس الا وسعها مگر په اندازه د طاقت داغو هر یو نفس ته الله تعالی داغه د طاقت په اندازه باندې سور کوي هغه تکلیف ور کوي نو د دې څومره وس کیږي دي کې بدی تم کتل کیږي یو به عرف تو کتي شي دویم نمبر به خاول وسته کتل کیږي دا نه چې خزه خو چې کوم دی هغه خو لور ده دغه لور ده پوه شو کنه د جرنل لور ده خو لیکن دا خبره چې خاوند دی غریب دی دا وته چې ماته به د پلار کور غوندې خوراک راکې نه د پلار کور غوندې دغه غریب ته وس کیږي نو دا به داغه د وس مطابق به دی مکلف وي لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده دې دا کوته اوس یو قانون بیان دی دا مخکې لپاره څه کې علت دی لا تضار تکلیف به نشي ورکولی ضرر به نشي ورکولی والدة مور ته بولدها په بچي د هغې باندې ولا مولود له او نه به پلار ته ورکول شي به ولده په بچي د هغه باندې دي کې ور ضمیر راځي نه په دواړو کې به ولدها به ولده صراحتن راوړل د پاره د عطوفت او د نرمۍ د پاره چې وسړیه پوه شوې ته چې په دې خلا خل ته تکلیف ورکې نو دا بچي خو ستا دی داسې خو مه کوه پوه شو که نه ښځې ته وایي چې ته په دې بچي باندې پلار ته ته ولا تکلیف ورکې نو دا بچي خو ستا هم دی ته ولې مطلب دا دی د خپل بچي په باره کې دونه سخت دل شوې نو دا دواړو ته ورکوي وعلى الوالد لپاره تعطیف او ترحم د پاره وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې وارث څوک دی وارث وای دا ماشوم دی ها دا ماشوم دی پلار چې کوم دی نو هغه مړ شو مور دی ماشوم ته سور کوي شو د ور کوي اوس چې شو د ور کوي نو خوراک د کم ځای نه وکي کپړه د کم ځای نه وکي نو په دې دې ماشوم چې کم مال د کنه مثل ذالک په اندازه ردی باندې د عرف مطابق د د طاقت مطابق د امور د د ماشوم د دې دغه نه خوراک وای دا ماشوم وارث ته په خپل باندې یا بعد وای چې نه وارث هغه بل څوک دی پوه کنه خو د وارث په مال کې هغه مال چې د هغه موروث نه وته پاتې هغه نه به دغه کوي هغه نه به ور کوي نه دا چې کنه وارث نور خپل مال دی او هغه نه به د دې ماشوم کفاله کوي دا نشي کېدی فإن ارادا فصالا اوس که چرته اراده وکړه د خزي او خاون فصالا د جدا کول د دې ماشوم عن تراض منهما په سبب د رضا د دې دواړو د طرفنا دواړه خوشاله دي و یره بس دا ماشوم 15 میاشتې پس نه میاشتې پس کال پس و یره دا ماشوم بل شودونه کټ کو خوشاله دي پلا و تشاورن او پس د مشورینا نو فلا جناح علیهما نشته د ګنا په دې دواړو باندې وګوره ښا ګنا نشته دی دلته دا د کم عقل بچیا بل پرېډو باندې او ډاکټر لګیاو وی دا دوه کال شوده ور کول خو په ماشوم باندې د دغه د ماشوم په مور باندې حق دی چې دې رقم ورکړي ګناګاری کې پلا الله وای فلا جناح علیهما او دا دا د خاندان منصوبه باندې والا چې کنه دوی په کې دا خبره کوي اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف کله چې تاسو پورا ورکوي ما اغا اجرت او هغه مزدوری آتیتم خانه کم پاتې شو و ان اردتم کچر تاسو اراده وکي ان تسترضعوا اولادکم چې تاسو پي شود ورکون کې زنانه اونې سي اولادکم بچو خپل تا اے خزي وته وی زینې ورکوم ځه پوښوي مال طلاق مرا کو او اوس را توجه شودم ورکوا نی ورکوم پوښوي خاوند لګیدو هغه وی چې راځه خو د خپل بچی لا مرضعانی سما چې شوده ورته ورکې د شودو مور نو دا څنګه چل دی الله وی فلا جناح علیکم نشته د ګناه پتا سو باندې اذا سلمتم کله چې تاسو پوره ورکوي ما هغه اجرت آتیتم ها چې کله تاسو پوره کوي ما هغه اجرت آتیتم ای قدرتم دلته آتا معنی د قدر سره چې کم تاسو مقرر کړی دی بالمعروف د عرف مطابق د علاقې د عرف او د رواج ته ګوره چې په علاقې کې څنګه ترتیب دی دا هغه مطابق تاسو کوم دغه اجرت مقرر کړو نو بالکل هغه اجرت څه کوي هغه چې پوره ورکوي نو بیا نشا واتق الله او یریږي د الله تعالی نه په ظلم کې په دې امور کې وعلموا پوشي ان الله بما تعملون بصير چې یقینا الله تعالی پاغه سبان تاسو عمل کوي لیدونکې دی والذین یتوفون منکم دیار لسم قانون وګورا دیار لسم قانون لسره اوسه پورې خو خلک طلاق خذ خاون مړ شو متوفا عنها زوجها هغه خزدا چې خاون ته نه مړ شوی دی د دې عدت پسنګي د دې وسنګ ترتیبي الله تعالی دا غي قانون ته بیانې صحیح شو والذین اغه کسان یتوفون منکم چې وفات کړی شي تاسو نه توفی اصل کی استیفاء الرزق چې رزق یې پوره شي چې سړی رزق پوره شنو بیا چلو شو بیا مړ کی کنه یو توفونا چې وفات کول شي منکم نه تاسو نه و یذرون او پریګ دی غوي ازواجن بیبیان شاته ازواج ما تاسو ویلو کنه چې زوج اطلاق مذکر مؤنث دواړو باندې کیږي ازواجن بیبیان یتربصنا نو دا زنانه د انتظار کوي بانفسهن په ځانو خپل باندې اربعه اشهر سلور میاشتي و عشرا او لس ورځي لس ورځي او سلور میاشتي بدا خزه سکیږي دا به عدت تیری دا متوفا عن هذا وجها دا خزه سره عدت تیری دا لس ورځي دي او کله شپې دي نو دلته کې بعضی مفسرین وای آلوسی وغیرہ وای وای دا لس شپې دي ښا ځکه لیله مؤنث ته او قاعده په اعدادو کې دا ده کنه چې عدد کې د مذکر د پاره عدد اقل شې دی دا عدد مذکر د پاره مؤنث راځي د مؤنث د پاره سره راځي مذکر راځي نو چې عشرن راغی عشرتون را نغی نو پته ولګی چې دې تمیز ترې هغه چې کوم دنو لیله ده شپې دي نو لس شپې دي لسمه ورځ پکې داخل لګره داخل په دې کې اختلاف دی او دغه وای بحر محیط وای چې نه دا لس ورځې دي څو دي لس ورځې دي نو چې لس ورځې دي بیا ولې تمیز مذکر راغی هغه وای نه دا دغه ممیز مذکر راغی هغه وای ممیز مذکر راغی ځکه چې تمیز ذکر نه لیلتن وسر راغله دی لیالی وسر راغله دی نه دراغله نو چې کله حذف شي وای هغه چې کله ذکر شي مذکر ته مؤنث راځي مؤنث ته مذکر راځي چې کله حذف شي هغه دا قاعده نشته دی لباب وای دا ورځی دی لباب وای د مشقی په لباب کې وای وای دا لس ورځی دی البته تمیز مذکر راوړو د شپو غوندې شمار کړي ځکه دا د غم ورځی دی دا داسې دی لکه شپې چې وی پوه شئ 14 شهور و 10 فاذا بلغنا جلهن نو کله چې دوی ورسیږي هغه نیټه خپل ته فلا جناح علیکم نیټه خپل سره هغه عدت پوره شو فلا جناح علیکم نو نشته د ګنا پتا سبحان ایها الاولیاء اے وارثانو فيما فعلنا هغه چې کوي دا خذا فی دا دا خذ کوي فی انفسهن په بار د ځانونو خپل کې بالمعروف په شرعي طریقې سره لکه تر دغه وخت پورې په ته ګناګاریږي ته عامر رکور دا به سمسترګه بنه کوي پوه شو کنه په دغه وخت کې به دا ځان جوړی نه دغه رنګ په دغه وخت کې به په لس لس میاشتې او څلور څلور میاشتې او لس ورځې کې به داسې کوي دا بل خاوند نه کوي دینه به ته منې کوي اوس چې کله دا پوره شو بیا پتا باندې ګناه نشته دی فيما فعلنا في انفسهن چې دا اوس د ځان په باره کې څه کوي کدا څه کسب کوي خو خیره کدا پلار کوي خو خیره اوس یوزي د خاون نه کوره کوي خو خیره کدا بل خاون کوي خو خیره ها کدا بل خاون کوي احناف ته دې ځان او استدلال کوي چې فيما فعلن في انفسهن دا د خپل ځان باره کې چې سم کوي وای دا عام دی نو کاغه نکام کوي نکاح به عبارت النساء وای ګور جایز دی في انفسهن فبارد ځان نو خپل کې خو کوي بس چې بالمعروف په شرعي طریقه داسې نه چې غیر مشروع کارونه غیر مشروع کارونه کی نو هغه ناجایز دی ورلکنه یا بالمعروف د عرف مطابق عرف دا دی چې کف سره نکاح وکي که غیر کف سره نکاح وکړه نو بیا به ته اختیار سره چې تاسو پکې سمنه وکي صحیح شو والله بما تعملون خبير الله تعالی پاغه سمن تاسو عملونه کوي خبردار دی ولا جناح علیکم سوار لسم قانون دوست چټکی پوښتنه ولا جناح علیکم بل سوار لسم قانون وګوره په دې باب کې سوار لسم قانون د خطبی دی تداس چلو کې چکونډه وشوا چکونډه وشوا نو تور کسه کې تو ته مخاطبه کې خطبه سره کې چر ما سره نکاح وکي نو دا هغه په بار کې ته قانون بیانې پاغه کې دوه کارونه ناجایز کوي او دوه کارونه چې کوم دین هغه سره کې هغه جایز کوي دوه کارونه سره یو صراحتا نکاح دی یو صراحتا خطبه ده صراحتا نکاح به نه کې په دې حالت کې چې ته وا چې خزه په عدت کې ده اته وا چې نورګه بل څوک یو نه کې په ایمان منځ کې سره ډایرکټ سو کې نکاح وکړي دا کار باندې کې دویم نمبر چې کوم دینو صراحتا خطبه هم نه ورلېږي چې او پلان نه چې عدت کې پوره شما سره نکاح وکړي دا کار باندې کې دا د غری دا د دوړه خطا دي دوه کارونه جایز دي هغه یو سره یو تعریض دی تعریض تعریضات اشارات کې کنه چې یاره بس مام چې داسې ښه غونته کې زنا نه پوه شي کنه کور مې آباد چې مام دا کور داسې ادا سي اشارات دي اشارات کې نو دې ته تعریضات وي دا جایز دي یا اکنن تم فی انفسکم پزړه کې کومه پټه ساتره را چې دا دغه ته برابر شي عدت برابر شي نو زه به دا خدا کوم نه دا کار تر پر جایز دي دوه جایز دوه ناجایز پکې ته بیانې ولا جناح علیکم نشته د ګنا په تاسو باندې فيما فاغس کې عرضتم به چې تاسو اشاره کوي پاغه سره ها بس دا کوي من خطبت النساء د حاجت د خزنا یا من خطبت النساء د چانه د خبرو د خزنا چې په اشارو کې تو واچي یاره زما داسې داسې ضرورت دی واده ته نو دا بالکل جایز دی ښا کونډه په مخ کې خو لیکن دا خبره چې عدت نه پورا او اکنن تو میای پټاوي تاسو پیان پس کوم پزړون وخت پلو کې پزړه کې ساتل د ذکر دی عدت پوره شونه د به سره کوم نکاح نو جایز دی ښا علم الله الله تعالی د دوو کارونو اجازه ولې درکو الله تعالی د دوو کارونو اجازه ولې درکړه دا غي علت درته بیانې وجه د ته بیانې څه چل دی علم الله پوهه دی الله تعالی انکم چې یقینا تاسو ستذکرونهن یادوي به دې خذلرا بیا به سبا یادې چې وی پلانې ته میرا دوا هو مې نکړه ادمه د لاس بوتو وتا الله تعالی دا سه مطلب ته اشاره وکړه ولكن لا تواعدوهن سرا لیکن یو کار بکې ولكن لا تواعدوهن لیکن تاسو وعدی مکوئ د دې خو سره سرا په پټا چې په پټا لاړ شي وته وا چې پلان نه او سو خبروا ما او چې کله د عدت کله چې ګره ما سره بنی کاکي الا ان تقولوا قولا معروفا مگر که تاسو کوئ وینا د شریعت مطابق د شریعت مطابق دغه حق چې خطبه تعریضات کوي اشاره کوي نو فحذروه نو ځان بچ کئ د عذاب داغنا فحذروه داغنا بچ شي یا فحذروه بچ کئ ځان د غیر شرعي کارنا وعلموا پوسی ان الله یقینا الله تعالی غفور الله تعالی بخون کړي کچا داسې کار کړو مخ کې آیات څه قصه شي او ته وخت ته ویلو نو بیا توبه واسي چې الله ما توبه نه مالا سه غلطي کړو الله مو ته بخنه وکي حلیم صبر کوونکی دی څوک چې په دغه ځای کې کارو کې توا چې وو فلانی خو دغه شان کار کړو الله خو ورته یې سنوي نو الله وی حلیم د صبر کوونکی ما په وخت باندې به راونی سما ډیر دغه رانیول به په قلاري خو لیکن بیا بسی بیا بسختی ښا